مذکور مثال للمؤمنین مؤمنان لرا صلی الله تعالی وی دی به ال مؤمن پاتې کیږي دی به د دلایل نه د دې امثله نه د دې نه فائدہ عقلی چې ته ورته قران اولولا ولې قران ورته اولولا دا اثبات ته رسالت کوي او حقانیت ته قران دی ښا تظهر به رسالت ظاهر بشي په سره رسالت ستاخه نو اتل ما اوحي اليك قول له هغه قران چې وحي کول شي تا ته من الكتاب څه دې شرعت هغه نشي پیژندې هغه شرعت نشي پیژندې اده منکر نه ولې منع کوي اذ فی ذکر الله اقم الصلاه لذکری نو دې الله ذکر کې خود به منع کوي ولا ذکر الله اکبر ذکر الله لوی دی په موس کې او خارج د موس نه موس کې لوی دی او خارج د مزنا دواړه مرادفه اوس ورته وی والله يعلم ما تصنعون الله عالم دی پاره چې تاسو کوي الله عالم دی هغه چې تاسو مو څنګه کوي او مو باندې څه صفای رااله څه تعلق دی الله سره پیدا شو والله يعلم ما تصنعون هغه چې تاسو کوي نو اتلو ما اوحي اليك بیانول ورته کو وایا ورته نور دا غي خوخه د کمنی یو کنه تی ورته وایا بیان کا ورسو دا غي خوخه د کمنی یو خوش قسمت یو به منی که بدبخت انکار وو کی دی مطلب دا تو خپل رسول کو خپل ذمہ استاد به ذمہ واری ده بلغ ما انزل الیک بس تا رسول اتل ما اوحی الیک استاد ذمہ واری ده هدایت دا زما کار دی منل نه منل هغه پرې ده تخپل غاړه خلاص الا بالتي باغه طریقې احسن چې خستوي خسته څه مطلب چې هغه کې تعصب ني ضد ني تو ورته آیت خو ته صفا د الله حکم بیانو خو حساس ولا نه پکې ضد شته نه پکې تعصب شته نه پکې افراج شته نه پکې تفریج شته سچ رات الله وای هغه در توام سچ الله وای هغه در تلاوام الا نو الا بالتي هي احسن دا مطلب الا الذين ظلموا اګه سان چې ظالمان دي ضرر رسي پیغمبر ته وقولوا نو هغه ته وای آمنا بالذي موږ ایمان لرلې په هغه کتاب انزل الینا چې نازل شوی دی موږ ته وانزل الیکم انازل شوی دی تاسو ته موږ ټول کتابونه منو یو تاسو نه څومره صحیفي کتابونه چې راغلي ټول منو و الہنا و الہکم واحد الہ زمونږه الہ تاسو واحد لا شریک دی هغه لا شریک ذات دی تاسو کتاب مونږ ته کتاب نازل کو د فائدې د انسانانو د پیرانو لپاره ونحن له مسلمون او مونږ دې الله تعالی لپاره تابعدار یو لا لغیر من الاحبار والرهبان بل چاله تابعداري نه کو ته الله تابعدار یو نو په دې طریقه باندې دې تر رسول کو په دې طریقه دې تر بیان کا بلتی یا احسن اوس الله وی کذالک انزلنا الیک الكتاب دارنګ ما نازل کړی تا ته قران صد پارا دا قران می نازل کړی دی فالذین آتیناهم الكتاب آکسان چې ما ور کړی دی غیته کتاب یؤمنون به هغه ایمان راړي په دې قران باندې د دې قران باندې ایمان راړي ولي دا غیق په کتاب کې د قران حقانیت ذکرو د قران نزول چې نازلېږي په پیغمبر باندې دا ټول په کې ذکرو ومن هؤلاء او د دې اهل مکه ونه من اغدی یؤمن به من اغدی یؤمن به کی ایمان براړي په دې باندې اهل مکه او کې او باندې ایمان راړي نو اصحابان ایمان راړ مؤمنان شو دای کې به الله ایمان واچي طاقت به ولور او ډیر به منکر شي و ما یجحد بیااتنا نه منکر کی پایاتونه زما معجزات چې دال دی په قدرت زما باندې او نه منکر کی د آیاتونو زمانہ د کتاب زمانہ الا الكافرون مگر کافران منکر کیږي صداقت رسول ته اشاره ده فرق د مؤمن او د کافر هغه یو قدرته چې مؤمن به منی کافر به نه منی ته بیان کوا ته بیان کوا سوق به منی سوق به نه منی وما كنت تتلو من قبلي او د دې دینه عبرت والی نصیحت واخلي نبی ته چې تعالی است قران دا د معجزه ستاده وما كنت نبی ته تتلو چې تعالی است من قبلي په خوا د قران من قبلي په خوا د دې کې قران من کتاب یو کتاب تا د دې نه مخکې دی تاسو ویلو چې دا کوی دا مو کوی دا او کوي دا او کوي دا او نه هیڅ ته وته نه نوې ته چې تا لوست من قبلی په خوا د قران نه من کتاب یو کتاب ولا تخطه بيمينك ان تا خط لیک نه تا خط لیک په خلاص بل باندې خط هم نه لیک ولې خط لنه درته اذن لو كنت كتبت بيمينك کچرتا لیکل کو په لخلاص باندې نو لرتاب المبتلون اذن په دی واقع شک وکړو مبتلانو دا تا د ځان نه لیکلی دي دا ته د ځان نه لیکي مونږ ته وای نو ختم دل نه درځي خط رسول پاک لا خط نه ورته بل هو آیات بینات بلکې دا قران آیاتونه واضحه دي اعجاز دي دلائل لدی هدایت لدی فی صدور الذین اوت علم پسینو دا کسانو کې چې ورکړ شوی ورته علم پسینو دا کسانو کې چې ورکړ شوی ورته علم هغه دا منی دا غي زړه ته لاړ شي ګوره قران چې زړه ته لاړ شي کنه بس ارسه به ټیک کوي بل هو آیات بینات واضح دی اعجاز دلائل فی صدور الذین اوتوا العلم پسینو دا کسانو کې چې ورکړ شوی دی ورته علم هغه دا منی هغه ته تل عبد الله ابن عبد الله ابن سلام اتباع دا غي هغه څنګه کلک شو بیا ولې کلک شو سینې ته اذن نه لا سینې ته لار شي ځکه قران د زړه کتاب دی لنثبت به فؤادك دا درلته بکوزه درلته کوزول مطلب څه دی درلته مطلب دا دی چې ته په دې باندې عمل کې دا به عمل کې راولي په دې باندې به عمل کې راولي ا دنیا ته ودا ثابته وما يجحد بآياتنا نمر کې کې آیاتونه زما باندې چې قران یا معجزه ده یا یو نشانه ده یا آیاتونه د قران دي نه منکر کیږي په آیاتونو دغه آیات په درې معنی قران معجزه نشانه دا ار یو چې شو نو نه منکر کیږي د آیاتونو زمانہ وما يشهد بآياتنا الا الظالمون مگر ظالمان د قران نه ظالم انکار کوي د قران نه د معجزې نه انکار کوي د آیاتونو نه انکار کوي د احکامو نه انکار کوي یو حکم دی مثلا د رمضان حکم دی د زکات حکم دی دین انکار کوي نه نو کافران ته اوسم انکار کوي هغه نه هغه کوي شکایت وقالو لولا انزل علی آیه وایلا کافران اعتراض کوي لولا انزل علی آیت نور نازلیږي په دې رسول پاک باندې آیت یو نشانه یو آیات معجزه من آیات الاولین من رب د جامن رب دی جانب رب دنا یدی به دعا داسې معجزه دی راشي دا غرونه دی لرشي داسې معجزه او تكون لك بيتا او تكون لك زغرفا دا وای من ربي قل دا غي ټول جواب دار لې څومره خرافات دي دا غي جواب دار قل انما قرتوا انما الايات پتی تر معجزي عند الله پنځ الله تعالی دي دا الله په اختیار کې دي زما اختیار کې دا نشته دي زما وانما انا نذير مبين پتی تر زه خو يرون کې ښکارایم زه تاسو يروم ما ته الله تعالی وی ورسو رسوم تاسو ته الله را توي بیان کا نو زما په اختیار کې دا معجزې نه دي معجزې د الله په اختیار کې دي الله تعالی وی تاسو چې معجزې غواړئ نورې ادلایل غواړئ دا کافی نه دي اولم يكفيهم في باب الايات على رسالتك اولم يكفيهم اي کافی نه دی لره نو اولم یکفی هم اے کافی نه دی لرا په باب د آیاتونو کې پر رسالت تا باندې دا کافی دی ان انزلنا علیک الكتاب چې ما نازل ک په تا باندې کتاب دا چې کتاب مې درته نازل ک دا د چا د اختیار د مخلوق د علم نه د اختیار نه د وسنه بهر دی ښا یتلا عليهم چې لوستې شي په دای باندې دا لوستې شي ان فی ذالک په دې کتاب کې ان فی ذالک په دې لوستو او په منلو په ذکولو په لوستو په دې کتاب کې رحمتا لمن آمن رحمت دې چې ایمان راړ په وذکرا وعظ نافعه لقوم ذکر دې وعظ نصیحت دې نافعتا لقوم نفرتي مؤمنان تا چې ایمان لري پر رسالت تا باندې نو قران غیت نفرتي نو چې ستاره رسالت نه مني قران ورته څه نه فورسي ځکه یو منی بل نه منی نو هغه فائدہ نه ور کوي کړ او دوی وی شاهد پیش کا نو قل ورته وایا تخفیف دی کفا بالله کفا بالله کفا بالله بيني وبينكم کافی دی الله تعالی کفا تقریر دی قطعا للنزع قطع کی للنزع وی خلاف پری دی ولی قل ورتوا کفا بالله کافی دی الله تعالی فما بین زمان کی و بینکم فما بین ساتو کی شهیدن شاهد عالما على رسالتي هغه عالم نه پر رسالت هغه گواہی کوي زما پر رسالت باندې هغه بیانې زما رسالت نو کافی دی الله تعالی فما بین زما استادو کې شهیدن شاهد گوا عالم دای باطل لګنه ایمان راوړې بل الہ الباطل الہ باطل باندې وکفروا بالله الحق اکافران کیږي په الله باندې سی وکفروا بالله کافران کیږي په توحید د الله په کتاب د الله پر رسالت د رسول پاک اولئک هم الخاسرون دا کسان ځان من تاوانیان دي ځان من دي تاوانیان دي بدبخت دي الله وی ورته وایا لولا اجل مسمى کچر نه وی نیټه معلومه تاریخ معلوم د عذاب ما خو مقرر کړی دی ارسو لجاءهم العذاب خامخارا غلب او دیت عذاب عذاب بدر تراغل او ما تاریخ مقرر کړی به تاریخ اوس یو تړی خدای ما اوس مړ کی نو اوس نمړیږي په خپل وخت بمړیږي ها چې څو وخت مقرري هغه وخت بمړي اوس خو تا نمړي لجاءهم العذاب راغله به دي عذاب فلال او تاریخ الته مقرر دی وليات ينم خام خراب شديد لا قيامت يو يا عذاب قيامت تم راجي دي عذاب تم راجي دي لکه دې سوال د عذاب کړي دي هم لا يشعرون بي بنفيږي پېتيان داري بیا بس کوي چې دای ته راشي عذاب یستعجلونک بالعذاب تلوا سره دی غواړي تانه بالعذاب قبل الاجل په خوا د تاریخنا تاریخ لا نه راغلی وی راي ولا وان الله وی صبر کوي وان جهنم پتی در جهنم لمحیطه احاطه کون کړي په کافرانو باندې ټول به جهنم ته جهنم مې تیار کړل تاسو لپاره او جهنم به وي هل من مزید اشته سزیات روا شوا ما ذره وعده جهنم کړی حين الاجل په وخت دا نیټه کې یوم یعشا یغشاهم العذاب فارچ پټی دی لر عذاب فن فوقهم پورته دینه ومن تحت ارجلهم لا ندخود دینا هر طرف نه بری ته عذاب ورکی لاندې باندې وي د هر طرف نه شپږ طرف دي د شپږ غاړو با الى عذاب ورکیږي یو غاړه نه نه ويقول تحت يرو ويقول ورتبوي ذوقوا ما كنتم تعملون وسكي هذا عذاب چې تاسو عمل کو په دنیا کې تاسو عمل کو دا اوسه کوي ښا تاسو وی حاجت نشته توحید ته تاسو وی عبادت ته حاجت نشته ده او ایمان نراړه رسالت توحید قران انکار کو اوسه کې ذوقوا ما کنتم تعملون تاسو عمل کړی غضب کفریات شرکیات اوس بشارت ورکی مؤمنان لا چا چې ایمان راوړل دي نو دا غي له بشارت دي سوچ کلک مؤمنان دي هغه له بشارت دي یا عبادی یا بندگانو زما عباد زما الذين اغتان دي امنو چې ایمان راوړل دي ایمان راوړل دا زما بندگان دي ګور چې ایمان راوړل او دلته کې عبادت ګران دي نشي کولای ان ارضي واسعه مګه زما فراخ ده کلاو ده واسعه کلاو ده زه دې راینه بل ځای ته لړشه فايايا فاعبدون خاص مال عبادت کوا بالخروج الى الارض واسعه نو مرخو خانه کلی کې مرادي په لار هم راځي په سفر کې هم دی په حضور کې هم دی په صحت کې هم دی په مرګ کې هم مرګ نه خو خلاصې نشته مرګ یو ټله فیصله ده دا ورته داغي جواب کوي چې د مرګ ویریږي چې زم د کلینا انو به مرشم ما به سوخه کوي سبي حال بمي نو دا داغي جواب د کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کون کې د مرګ دی مرګ نه خلاصې نشته ده ملک مقرب تمام یو ساعت لبزي خذيبه یو ساعت لبزي خذيبه دا الله وعده ده مرنا یو ذات ربی پرون تیر شو یو ذات ربی اموت ثم الینا ترجعون بیا بتا تو ما تراشی پس دی مرگ نبا بیا ما تغا تا تراجی شی بعد الموت ویجازی کم جزا بدل درکم جزا تا عبادت کړی دی نو چې عبادت ته کړی دی هجرت ته کړی دی سفر دې کړی دی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ عمل صالح کوي لنبوي انهم خامقا نازل بكم دیلرا دا من الجنه په جنت کې غرفا اغه بنگلو تا لنبوي انهم نازل بكم بو بيزم په جنت کې عرفن هغه بنگلي بالا خاني ورته ویلو ویلو تجری چې بهیږي من تحت لنا لاندې د ډکو د نهرونه خالدین فی همیشوی په دې کې نعم اجر العامل فاجر د عاملانو د هذا الاجر نعم الاجر اجر العاملین هذا الاجر دا اجر دا خلف عاملانو دي هذا الاجر النعمه لپاره مخصوص بالمدح هذا الاجر لانهم ولي الذين كسان صبروا صبر كي على الهجره والعباده فهجرت او بعبادت باندې وعلى ربهم يتوكلون او پر رب باندې توکل کوي دی پر وسه په الله توکل پر وسه پښتو کې پر وسه وي دی په الله پر وسه ساتي الله وي د سره غم د جهر د بال تسخر مو یو ورځ مرغه مو دا جواب خو کو چې مرغ خو فکر مو کو کړي کې کور او بار دا یو شی دا خو نو سوچ کې مراوه چې مکم ځای بمړېږم مرغ فاصله مراد دویم غم ورسره د رزق نو الله وی لکه ستا دومره کمزوري عقیده ده ته دې مرغو ته نه ګوري وکای من دابت دې دا غدابون لا تحمل رزقا نوري ځان سراغه نشي بار کوله یعنی نوري ځان سره رزقا رزق بلو هغه ځان سره رزق کوي یو سره پنجاب نه ساروي راولي هغه ځان سره رزق راړي نه دلته ته مخ کی تیاری ته د رزق هم مکوخه رزق په ملاوي او کته په لاونه غواړي چرګان او سره کړي غواړي دا نه د مؤمن حق فی جلف الخبز والماء حدیث مبارک کې راځي د مؤمن حق په وچه ټوکړه ادوبو په ګټ کې دی دوبو ګټ کې چې نړۍ دې خلی وبس کا او وچه ټوکړه خورا دې کې د مؤمن حق دا نور سیوا سیدونه دا خو تعالی الله نور انعامات درکې چې سالم دل درکې او تو د درکې دلا دا خو دا الله فضل او دوم د مؤمن دور ټوکړه دا جیب کې واچو ځان سره دا دی باندې اوس ته مزي چانه او جدا خبر کای من دابت لا تحمل الله يرزقها دي دابول و اياكم تاسو لا ایصال د رزق د الله تعالی کوي په مقدار د حاجت الله تعالی د خزانو کې کمی نه را دي طالبانو لیکن په تفاوت باندې رزق ورکړي رزق په تفاوت ورکړي ذکر الله ویلو لو بسط الله رزق لعبادي لبغوا نو دا چې باران وره الله تعالی رزق ډیر کی حیوانات ولا بنیان ولا دې سوال کوي دلائل توحید علی سبیل الاعتراف ولا انسان تم خامخات کو سوالو کې دینا من خلق الزاما دا اعتراف بګي چا پیدا کړی اسمانونه التي فيه الامطار چې دې نه باران وريږي برنه باران څوک وري او د اسمانونو چا پیدا کړی دي ورې دې څوک راولي والارض ازمک التي في النبات چې په دې کې زرغونه کیږي فسخر الشمس تابع کړي شمس شمس تابع کړي وګوره دای په خی ګور توحید تراشی ومني بل طرف ته مګرځي الله تعالی توحید ومني کوم غاړه ګرځي غلط غلط عقیده غلط تصورات کوي اوس الله وی رزق کلاول تنګول دا د الله کار دی هغه امتحانا دا ابتلاء ان الله بكل شيء عليم پدې سره الله تعالی پارشي باندې عالم دی په علم رسول ذکر سبحان الله عالم دی الله تعالی پارشي باندې عالم ولئن سالتم خامخا کته سوال وکړي دینه من نزل من السماء ما جاء نازل کړی د اسمان نه ما انو دا او باران سو کوي فایا بیل ارض تازه کی په دې سره زمکه بعد موتیا پس تو چوالی د دې زمکه نه زمکه وجشي الله بیا تازه کی نو کې شکر وباسي کنه لا یقولن الله خامخا جواب کې بده وي خامخا وبوي دي الله الله پیدا کړی الله باران ورولې الله زمکه ده الله تعالی دا پیدا کړ نو قل ورته وایا چې وظالمانو قائل د دې شی اومنه دا الحمدلله صفات کامله قدیمه خاص لپاره د الله تعالی دی اومنه دا کنه شکر د الله ادا کا شکر د الله دا قومنا بل اکثرهم لا يعقلون بلکې اکثر دین نه پوي لا يعقلون نه پوي حيث ينسبون بس والقبض في الدنيا الى الغير نسبت کې د کلاوی او د قبض د تنګي غیر ته د غیر ته دا غیر نه کوي الله تعالی رزق کنه کلاوی اسباب مهیا کوي ګرانواله دا اسانواله دا ټول الله راوي اوس الله تعالی ورته وای تزهید عن الدنيا ور کوي و د دې دنیا نه د دې دنیا خراب کړی ښا وما هذه الدنيا وما هذه الحياه الدنيا نه لذات حیات دنیا لذتونه بوای ندی دا لذات حیات دنیا دا عیش و عشرت دا لذتونه دا خوندونه جاه و جلال الا له و لعب مگر لهوی دی و لعب لعب لا و ستوی اشتغال لعب لبتوی دا د دنیا لذتونه دا تزهید د علی دنیا بی رغبتی د دنیا نه و دې دنیا کې دومره ممن هم کېږي دا یو سور دې دی جاه او جلال ختم بادشاہ به یا بجیل کې بادشاہ به بیا بل ته محتاج پروت وما هذه الحیات الدنیا ندی دا لذات لذتنا عيش عشرت جاه جلال د حیات د دنیا الا لهو مگر لهو دی ولعب اللعب دی لهو لعب پیجنې تاسو طالبان لهو نغاری ته وی لعب لبو ته وی دا خو لبی دی او نغاره ده یو خوند پکې ډبه ډبه کوي نغاره کې یو خوند ډبه ډبه کوي تفسیر کبیر خمانا کړی دا لهو ستوي اقبال ال الباطل لهو دې ته وایي چې باطل ته د مخي غلط ته د مخي په غلط رواني اقبال ال الباطل لا تفسیر کبیر وایي لعب ستوي اعراض عن الحق اعراض کې د حق نه اعراض د حق نه کې دا دا غلی دا سور لعیب دی خوا اعراض د حق نه اشتغال بغیر الله دې ته لهو لعیب وي بس دې دا یو خمانه ده اشتغال بغیر الله بيد الله تعالی د ذکر نه مشغوله کېدل او ژوند تیرول دا الله وی لعیبی دی نو دا الله ذکر کوا که په لار رواني که ناسي تولاړي که کوري سفر کې خلوت کې جلوت کې هر حال بس الله ذکر دا کامیاب فلار دی الله یادو دا او کچری دا کې لعب الله وکرالی اصل جون طالبانو د اخرت ته دا جون عارضی دی والعوارض لا تعتبر عوارض ندی معتبر امون ذاته روان یو اغل تک نو اصلي جون اغه دی الله دې زمون اغه جون خسته کی په دا غي د خستوالي کوشش دا غي د پاره طلب کوشش محنت لو كانوا يعلمون کچری دی پوی دی ما آثر الدنيا وما طلب الرزق من الغير نبه غره کړی دنیا نبه طلب کړو د رزق د غیر نه ما علم نجات ورکی الله تعالی د ارضی قتنا الا عند الله مگر دا الله تعالی الله وی فاذا ركبوا دا ورته بحری دلیل وی ښا او دې توحید منی فاذا ركبوا في الفلك فاو کې دې سوارشي په بیړو کې یزنو بیړو دعوا الله بلی الله تعالی یو وطن نه بل وطن ته مال وړي راړي نو بلی الله تعالی مخلصین له الدين چې خالص اونکي غلره دي یعنی مقرین اقرار کوي چې دا الله تعالی ګرځي الله يراولي دا مخلصین له الدين خالص کوونکی دلره دي نو په دریاب کې چپی راشي سختی راشي بد حال راشي نو دی الله بلی الله پلش فلما نجا عمر کا چې نجات ورکم دی لرا تغر کیدونه ووصلهم الى البر او وصلکم وچتا غالی تورتی بیړای یاد کشته اذا مشرکون ناګری شریک جوړي الله تعالی سره الله سره شریک جوړي دا وې زمونږ خدایانو برکت نو الله سره شریک جوړې او دې ته نو ګوري دای نذیر رستا اعمال چې سختی راشي او په میان کې نو الله بلې جړې تراشي یا خدایان بلې دا مذذب لا اله الا الله ولا اله الا الله کلک شپ الله په توحید عاقبت تراو دي لام د پاره د عاقبت دی زر فیفر فسوف يعلمون زر چې تاسو پوه شئ او کوم وخت کې مړ شئ چې تاسو پوه شئ چې مړ شئ اوس نه پوهیږئ چې راشي الله تعالی په خپل پوه شئ او شکایت کوي دای طلب د نجات او د رزق زمانه کې په برح کې په بحر کې او په بر کې او توحید زمانه مني دا شکایت ته دینه او لم يروا ايدي نغوري ان جعلنا حرما فدې تر ما ګرځول حرم امنا د امن یعنی مکه دار امن دغه وګوره حرم کې امن الله تعالی ورکړی دی ولا نور دنیا هم دا پای کې امن نشته دی حرم کې ما امن ورکړی دی حرم لا امن او لم يروا دین ګوري ان جعلنا حرما پدې زره ګرځول مې حرم د مکی مکی لا امنن امنا امنن په امن باندې لوټ غارات قتل قتال دی حرم لدا امن چا ور کړی دی افا بالباطل یؤمنون فإلا باطل باندې دی ایمان راړي افا بالباطل فإلا باطل باندې یؤمنون ایمان راړي وبنعمت الله الحق په نعمت الله حق باندې یکفرون کافران کیږي دا استاد خارا کفر دی وګوري حرم لا امن جا ور کړی دی الله او ما وای ما ور کړی دی چاپیره ته وګوري په دنیا کې بد حال دی په دنیا کې بد حال دی او حرم کې امن دی الله وای دقشان امن بتاله درکم او کته زما تابعدار شوي د قشان امن به تعالی درکم او شرط دا چې زه تابعدار شم امن به درکم د عذاب نه د عذاب نه به امن درکم ژوند به په امن وي که ژوند په تکلیف کې په امن وي خوشاله وي سکون کې به ګرمه یخنه برازي خو ته به سکون کې ښه چې انسان په سکون کې اصل هغه شی دی ښه الله وی الا باطل باندې تاسو ایمان راړی په نعمت د الله حق باندې کافران کېږي دا ځکه تاسو باندې دا مصیبت راغې نو دا ډېر لوی ظالمي تخفیف وسور کوي ښه دا شکایت دا تخویف ومن اظلم سو ظالم نه ممن لا غشان افترا علی الله کذبا چې جوړوي په الله باندې درو ور درو وي وکذب بالحق تکذیب کوي د حق قران پیغمبر کتاب لما جاء ورکا چراغتا الیس فی جهنم اینه په جهنم کې مسول للکافرین زائد پاغه کافرانو نو استفهام تقریر دی دی جهنم کې زائد کافرانو نه کافر زائد جهنم دی دنیا کې دی مزیو کې یو سور دی مدی دیو کی ودی ګندی ظلم دیو کی زیاته دیو کی اس دیو بشارت ورکی خلاصه بیانې والذین جاهدوا اغتان چې کوشش کوي د الله په لار کې جاهدوا کوشش کوي فینا فی سبیلنا پلار زما کې فی دیننا په دین زما کې فینا په طلب د معرفت زما کې والذین جاهدوا چې کوشش کوي فینا فی کتابنا په کتاب زما کې په دین زما کې مې نوي سو مې نوي سو خوش نوي مولا شیخ شپږ کال کې نه لس کال کې او یو شیخ کوشش کوي وظایف کوي کوي کوي اخر ورته لطائف کولاو شي لنا دي النم سبولنا دوارو ته په کې بشارت ده مؤمن تا طالب تا او شیخ ته په کې ټول ته کې بشارت ته ښه کوشش کو ته کافر خو ظالم دی هغه خو اداره کې بو فل فل دعو الله د مخلصین له دین و اذا نجم من البر اذا هم یشرک مؤمن ته کوشش کو د الله تعالی په کتاب کې د الله په دین کې د الله په ذکر کې ته ذکر کوا کوا کوا لنهدينهم سبلنا هدايت بوکم د لارو د معرفت سبلنا سبل المعرفت دا لار د معرفت ته زکا وان الله لمع المحسنين په دې سره امداد د الله تعالی د محسنانو سره دی محسن ستوي چې عبادت کوي عبادت گزار ته وي محسن څه ته وایي چې بل سره احسان کوي محسن چې د الله تعالی وحدانیت باندې کله کولاړي شکر وباسي د الله د امداد د الله محسنانو سره نه پدې کې طالبانو ته مؤمنانو ته علماو ته شیخانو ته ټول ته په دې کې بشارت راغی تاسو کوشش کوئ الله به تاسو له غلبه درکړي مقام ته برتی الله بارتی خو تاسو کوشش کوئ او کافران هغه کوشش د غیر الله هغه کوشش کوي په باطل کې په باطل کې نو په دې صورت کې الله تعالی سورہ عنکبوت کې توحید او رسالت تخفیف او بشارت څلور مسلې بیان کړې او کافی دی الله شاهد دا زما ستا قران مې تراولې ګو رسول پاک اخیری بر حق پیغمبر دی او دلیل د رسالت دا قران دی نو دعوه د صورت بشارت فتح د مؤمنانو سورته عنکبوت کې الله تعالی وایي تاسو دا اومنئ هم لا یفتنون سر تلرشي ابتلاګان برادي په دې لار کې طالب باندې به ابتلا راځي شیخ باندې ابتلا راځي مؤمنان باندې ابتلا راځي ابتلاګان برادي تکلیفونه برادي سختۍ برادي خو ته ودا تکلک ولاړ لکه غر چې کلک ده په خپل عقیده باندې په خپل مسلک باندې دا تکلک ولاړ او از نور خلق پسې ځان مبوزا تبابش ته کوشش کو علم کې عمل کې من عمل بما علم چا چې عمل کو پاره چې دې علم کړی ورثه الله علما میراث کې بور کې الله تعالی علم هغه علم چې دل به ني ور کړی لنهدینهم سبلنا هغه دې ته اشاره ده د ورته لارې د معرفت ورث الله العلم ما لم يعلم دته به الله میراث ورور کې هغه علم چې ته بني الله فی ذی علم ورور ورکی سینه به کلاو کی په کتاب به پوي شي خوان به ولور کی دیتا نو د دې صورت توحید او رسالت تقریب بشارت دا راوته هغه په کې بیان کړ مؤمنان ته د چې ابتلاګان برادي مؤمنانو کلک شيخه تکلیف وشي تکلیفونه برادي سختۍ برادي مشکلات برادي دا به الله خی نو دا یو ته امتحانات برازي خوشي دا به ته د الله طالب وي ته د دین د قران طالب وي محنت تکلیفونه برازي ښا الله تعالی دې موږ له استقامت راکړي استقامت سوال کوئی طالبانو استقامت د الله نه غواړي رسول پاک د الله وای فاستقم کما امرت فاستقم قائم کما امرت استقامت غواړي د الله نه یا الله استقامت می نصیب کړي اذن بل زګرابان پیخ نشي بل پلوامي وال صادقانو سره مرګري شي خو خلکو سره مرګري ناکاره خلکو مرګرتیا مکوي راشه د قران نه سبق واخلا قران ته بهترین خلکو سره مرګري کوي ناکاره خلکو نه بچ کوي پیغمبر درته وای الله درته وای نور ته توای باغی عملو کا او الله بل علم ظاهری کې علم باطنی کې کامیابی درکې یو والذین جادو فینا لنا جنم کوشش کې ته پلار زما کې دنیا بدل خکی اخرت بدل خکی دنیا او اخرت دواړه بدل خکی ورکم خلق چې په علم عمل کوي دنیا یې مخې اخرت یې مخې خان اس دغه نه کوي دنیا او اخرت دواړه الله د دواړو وعده کړی ده غلبه بدر کوم امداد د الله سره د محسنانو نه دی مؤمنانو سره دی امداد الله مؤمنانو سره دی ابن عطا وای دا آیات مکی دی دا آیات مکی دی فقبل د فرایضنا او د جهادنا ابراهيم ان ابراهيم ادهم وای داخل شو یو باغ ته په مدینه کې نو ساو سندلې کجوري وی خړلې فقال لي ما ته وی مالک لا تا سي تعالی چې ته نو خوري قلت لا اشتهي زما اشتها نه کیږي یا رسول الله قال لكني اشتهيت زما خو اشتها کی دا خو الله تعالی پیدا کړی دي فذيل وی والذین جادو فینا نو فیصله د ابو یوسف تا قاضي وخت کو انو لابي یوسف ووجه الى محمد او مخه کې محمد صاحب ته حکم کو په مامې نه دی کې اتوجه کو په مخا محمد کې یو په فیصله با دواړه مخامخ ساته مدعی مدعلی دا فیصله غلطه ده چې ته یو ته مخ کې او بل ته دغه کې د ورته وی ولې دې داسې وکړلو دا د خلاف د قاعده د قضا نه وکړو هغه ورته وی دا مې ځکه وکړو چې ایوب یوسف د خپل استاد نه خلاف کړی دی خالف عن شیخي فإن شیخه كان ابو استاد د ابو حنیفه ولم يقبل القضاء اغنو قبول کړي قضا ومات في السجن وابو يوسف قبل القضاء وخالف عن شيء فلذلك اعرضت عنه ذکر دی وجنه میعرات مخمتنه وګرځو عطوا وای طلب الرزق بالطاعه والاقبال على العباد طلب د رزق کوی په طاعت او اقبال کې د عبادت سال وی طلب د رزق په سبب د سبیل د عوامت طلب د رزق په سبب باندې دا سبیل د عوامو ده والخواص يوهب الرزق بلا سبب ديت بسبب سبب رزق راضي من حيث لا يحتسب ولا قال بعض الذين شغلوا بالوظائف لنوصلنهم الى اللطائف والذين جادوا نفوسهم لأجلنا لنهدينهم سبل المعرفة وجهاد النفس والجهاد الأكبر جعفر صادق وی لقد كشف الله تعالى في كتابه لعباده ولكن لا يفترون الله دې ته کشف کوي په کتاب په لیکن دې غنی ویني ښا دې ویني نه هر چاته داغه په طاقت باندې په دې کتاب کې او کشف کیږي رڼا ورته کیږي خو د هر چا خپل خپل مراتب دي څوک ویني څوک نه ویني کوشش څوک ودی څوک ویخي دودو هغه کټی راړي او خبر کار ده اوس الله وی تاسو له بزو دا غدر کوم دا غلبا په دنیا کې او خوشحالي په آخرت کې وکړل شي د دې صورت په شان ذل کې ډېری خبرې دي خلند خبره ته کوم بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي يغلب لطفه على قهري چې غالب کړي د لطف په قهر خپل باندې ان رحمتي سبقت على الغضب کړ ورپسې څنګه ده الرحمن رحمان دې الله لطيف بمحمود العاقبته الله لطيف دې په خسته عاقبت باندې چې د چا عاقبت بخرای الله لطيف بمحمود العاقبته الله محمود دې لطيف دې په محمود العاقبت چې خسته عاقبت په چا راځي الف لام میم رموز ذاتخه په معنی څوک نه غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيعلبون في بدع في بدع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم دي آیاتونو کې دا جنگو د رومیانو او د فارسیانو جنگ رومیان اهل کتابو رومیان اهل کتابو فارسیان دا ایرانیان دا مشرکانو فارس دی ایران ته وای ایرانیان مشرکانو نو د دې او د رومیانو جنگ راغی چې جنگ راغی نو جنگ خود وروخه لري رومیان کمزوري شو رومیان اهل کتابو دا کمزوري شو فارسیان مشرکانو اغزورور شو نو په مکه کې یو جشن مشرکانو کو یو خوشحالي وکړو یو جشن مناو کو چې منګه مشرکان یو نو موږ پر رسول پاک خپل مؤمنانو ضرور کیګو موږ هم پر رسول پاک خپل مؤمنانو ضرور کیګو د دین دار اوتا ادا معلومه شو ذکر رسول پاک مؤمنان دغه قران منی او د قران اهل له قران بیانې مؤمنان دي اهل کتاب مدان ته اهل کتاب وي روميان که يهودي کې نصارا دي اهل کتاب وای کنه موږ اهل کتاب یو نو اغي التکی غلبا د فارسیانو راغله چې غلبه د فارسیانو راغله نو په مکه کې هغه جشن مناو کډیر لوی او خوشحالي منا وکړه یو قسم مؤمنان خفقل ا مؤمنان لغو کو نو باندې وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ور سره شرط کې خود او مفتی شفیع سیب لیکلی نه ابو بکر صدیق ور سره شرط کې خود شرط ور سره کې خود لذو خان شنو خان هر څه چې کې خودل یې خوشحالي مکوې مشرکانو ته وایي منګه مسلمانان به پتا ته غالب کیږو په دې مشرکانو به الله من غالب کوي هغه وی څه شرط کیدا نو لزو خان غالبا یخیو چې کې خودل رال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی رسول پاک وی ته وی چې حضرت کافرانو داسې جشن مناو کو داسې خوشحالي او ما ور سره داسې شرط کې خودو ما ور سره شرط کې خودو د دریو کالو دریو کالو چې درې کاله کې ګوري موږ په تاسو باندې غالب کیږو نو موږ په تاسو غالب کیږو لسو خان دی یا شلو خان دی پنځه دی ارڅ چي دي رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله دا آیاتونه نازل دا آیاتونه رسول پاک ته راغل غلبت الروم دا چن آیاتونه راغل نو رسول پاک ابو بکر صدیق ته وای رضی الله تعالی عنہ تا ودا شرط لګ مخ کې کا شرط ډیر کا د لاسو په ځای سلو خان کا خو دی وخت کې لګو غدواله ورکا او غدواله ورکا دا نه وای ورته چې حضرت سوره ورکا چوب ساقی گفت حال و قیل و قال ماند در زندان داور هفت سال بدع سنین وکاله پوښوي پوښپګ وکاله کې با موږ په تاسو غالب کوي الله تعالی دا غوا خو تیر شي او تکال نیم ها کال نیم دوا تیر شي چې اپ لا غدوا کال تیر شیو او دی په لدا د رومیان د فارسیانو جنگو ایران غالب ششیګا دا کافرانو مشرکانو او رومیان اهل کتاب او غي کمزوري شو نو دای په مکه کې جشن کو امومنان له ډیر تان ورکو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته دا شرط کې خود رسول پاک ورته وی شرط سیوا کې چې څومره سیوا کې او موسم مودا مودا وخت ور سره سیوا کا چې حضرت څومره فی بضع سنین څه کم لس کال کې نو په اتم کال باندې فتح د مکه وشو کنه په اتم کال باندې ولا سرونه مات کړ کنه ابن اطول دا ټول لرکړ غټ غټ سنادی ټول را لید اسلام ته ذلیل رسوا هغه شو نو خوشالي وکړو مؤمنانو چې فتح د مکی را لتور خوشالي وا او رسول پاک وای دا آیات مال ټولي دنیا نه فتح ظاهره نو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورترا سلو خان کې خدل سلو خان شرط دی او کالونه به مثلا شپږي وی کالونه به څومره یو شپږ یا و به سلو خان شو تل لاسو شلوای سل شوې چې کې خدا او دې کې الله تعالی مؤمنان الله طاقت ورکو جذبه ورکو لا کلکواله ورکو او حدیبیه کې الله څه چلو کو صلح وکړه صلح وکړه کدا صلح حدیبیه کې نکولا نو خدای خبر چې فتح د مکی بیا په سل کال کې کېدا که 200 کال کې کېدا کوم ځای ته ورسېدا ټول اصحابان خفو رسول پاک وینا فتح سلبکو او غي خواتیا ته نو کافران بار راوتیو د حفاظت د مکی د پاره اتیا ته نو خو دیولي به دا خوشپاله سو پیزل شپاله سو مؤمنه حدیبیه کې او بس ټول به چې کړو کړو لیکن جنگ به بیان ختمې ده فتح د مکی او بیا د دې د نقضای خبر چې کړل الله غي ته اشاره کوي ولبت الروم کمزور شرومیان رومیان کمزوري شو فی ادنى الارض په قریب زمکه د فارس کې په قریب زمکه د فارس کې د ایران کې وهم دا رومیان من بعد غلبهم پس د غلبې د دینا چې فارسیانو غلبه وکړه په دی باندې دی فارسیانو مشرکانو د ایران غلبه وکړه پر روميانو سيغلبون زرج دی به کمزوري شي دا روميان به غالب شي دا فارتيان به کمزوري شي ادا روميان به الله غالب کوي څومره موده کې په بدع سنین پس کم لس کال کې په بدع سنین پس کم لس کال کې زکه لله الامر الله تعالی د پاره امر من قبل فخوا فخوا د غلبی د رومیانو نه په فارسیانو باندې ومن بعد او پس تاغینا الله لره امر دی په مدد رسول پاک په مدد د مؤمنانو الله به مؤمنانو له په مکه کې غلبا او مدد ورکی یوم اذن په دغه ورځ کې بشارت ده یفرح المؤمنون خوشالي وکي مؤمنان جشن به مناوي لوی جشن به مناوي مؤمنان فتح مکه کې هي څومره خوشاله و څومره خوشاله او څومره خوشحالي وکړه او جنډه یې درولا موشوي او څومره خوشحالي په تکلیف نو په لګ نو په تند نو په بل څه نو خوشحالي مناوله د فتح د مکی الله تعالی وکړه او دا د رسول پاک هغه خوب رسول پاک خوب لیدلو خوب قران ذکر کړی دی حدیث کې امرا غلې دی نو دا خوب نو یوم دی یفرح المؤمنون په دغه ورځ کې به خوشحالي کې مؤمنان فوق فرح الکافرین پورته د خوشحالي د کافرانو نه دا ورځ اوس کته وای چې د مکی و یو د فتح د مکی دا او کدا ورځ ته وای چې د بدر و نو په بدر کې مؤمنانو ډیره خوشحالي وکړه ځکه جنگ یو ګټه تمام ملت نه ملت د کفر نه جنگ وګټو نو بدر پکې مراغه فتح د مکی ته اشاره ده په دویم کال باندې بدر ته اشاره ده ټول غلبو ته اشاره ده بنصر الله په مدد د الله تعالی دا ارض شوی دی په مدد د الله تعالی ينصر بنت ورکه الله تعالی رسول پاک مؤمنانو لمن یشاء غشاله رضا وشي هو العزيز الرحيم دا الله تعالى عزيز دي ورحيم دي يعز المؤمنين عزت ورکی مؤمنان لا او رحيم دي په وعده دي په مدد ورسره کړل وعده الله بدی سره امداد کی مرحم کی په مؤمنان او قهر بکی په دشمنانو باندې ولي وعد الله وعد کړی الله تعالی بالغلبه په غلبه سره لا يخلف الله وعده خلاف نکي الله تعالی د وعده خپل دا مؤمنان به الله غالب کوي ادا روميان به الله په فارسيان غالب کوي روميان بیا د درې سلور کال کې ځان تیار کړ چې تیار کړ په درې کال کې انتظام یو کو جی دغه ځان برابر کو ایران سره بیا جګړه رااله چې بیا ایران سره جګړه رااله نو الله تعالی هغه رومیان بیا اهل کتاب په مشرکانو غالب کړل نو مسلمانانو یو جشن مناو کو چې دغه شان به مونږه په دې کافرانو غالب کیږو په بدر کې په فتح د مکی کې درې کاله پس رومیان بیا غالب شو په چا باندې په فارسيانو باندې نو دلته مسلمانانو جشن مناو کو چې دغه شان با الله تعالی دا مؤمنان اهل کتاب دا په دې کافرانو باندې الله غالب کوي وعد الله لا يخلف الله وعد وغيت خشاد ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلق نه پويږي فصدق بوعدي او علامات دادي کافرانو باندې به ولي غالب کیږي ځکه کافر صرف د دنیا ژوند پیژني د د اخرت باندې یقین نشته دی جنت دوزخ اس باندې یقین نشته دی يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پیژني دا کافران شکایت حماقت کافر دی د کافرو حماقت د منلو د اخرت نوم غافلون غافل دي نغین غافل دي صرف په دنیا کې شپار بدلګیا دي برباد کوي الله وی اولم يتفکروا فی انفسهم تاسو فکر نه کوي اولم يتفکروا الی فکر نه کوي چې تنبیه واخلي فکر وکي او کافرانو هر انسان ته ویقه او لم يتفکروا الی فکر نگی فی انفسهم په نفسونو خپلو کې په نفسونو خپلو کې په حتا يرجع عن الغفله ته به غفلت ته واپس شي او ته ځان ته لیک فکر وکا ځان ته فکر وکا ما خلق الله السماوات والارض ندی پیدا کړی ما نافیه ده ندی پیدا کړی الله تعالی اسمانونه ازمکه او ما بینهما هغه چې په میان د دې ازمکه اسمان کې دي دې ازمکه اسمان په میان کې ډېر لوی مخلوق دی الا بالحق الا بالحکمه الحق مگر حکمت حق دې په دې کې د الله دې ستورو کې سپومای کې دا نور مخلوق واجل مسمى انیته معلومه دا ارسب فنا کیږي بیا نیټه معلومه پوری دی با اسمانونه به د نیټه معلومه پوری دا فضا به دا ستوري به سپمای به نور به انسان وغيرها وغيرها الى اجل مسمى د نیټه معلومه پوری وي دا به وی مراتب اخ بعد الموت ده لکافرون کافران دي نمني جنت نشته لا جنت ولا نار ولا قیامت دا دې عقیده ده الله وی الم يرجعوا دین واپس کیږي د کفر نه او لم يسيروا الي نګرځي تخفيف ته داخه د تخفيف دنیوي دی مخکې ما مخکینو سره سکړي دي اطراف د زمګي ته بدل مګي به اړول زمیداری به کول او عمروها عمارت به کو آبادی به کولا اکثر مما عمرو اکثر دا غنه چې دا عرب کوي عمروها چې عمارت کوي د اهل مکه هغه دومره لوی عمارتونه کړیو فما كان الله نو الله تعالی ليظلمهم چې زیاته او کې بچا باندې نه دی الله تعالی چې ظلم او کې بچا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن و دې په نفسونو خپل باندې ظلم کوونکې لتكذيبهم الرسل دې تکذیب کو پر رسولانو باندې قیامت نه منو دا الله کتاب نه منو تخفیف اخروی ثم کان ټوکی به کولې ښا دې سره به ټوکی کولې دا استهزاء به کولا ټوکی کولې اوس ورته الله تعالی وای ښا ابتلا لازمه ده او پته به د دواړو لګي او خوشحالي او عاقبت خسته به چای د مسلمان خوشحالي په دنیا کې او په آخرت کې دا به الله تعالی ورکی مسلمان لا مسلمان لا بدا ورکی او مسلمان به کامیاب اوس الله وی الله يبدا الذي يبدا الخلق الله غذات ته چې پیدا ان پیدا کی مخلوق دې ته اشاره کوي چې ما کان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ذکا دی کانو بیا یستاذئون الله يبدا الخلق الله ابتداء پیدا کړی مخلوق ثم يعيده بیا به معاد بیا به معاد کی چې معاد کی قیامت کی ثم الیه ترجعون بیا به الله تعالی تراجی شي را بشي الله تعالی الله تعالی تبراشي نقاش نقص ثاني بهتر کشد اول نقاش کافرین منکر دی بیا انکار کوي ما كنا مشرکین موږ شرک نه کړی کله ودا وای په یوم تقوم الساعه پارت کې جوړي قیامت قیامت پرت کې ودا وای یوم یتفرقون پارت کې جدا بشي هم تاذ اليوم ايها المجرمون يتفرقون سمانا وامتاز اليوم ايها المجرمون مجرمان جدا شي د مؤمنانو نه نو داسې به جدا شي بشارت فاما الذين امنوا ورجا کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کوي عمل صالح کوي ایمان راوړل فی روضات فی روضات په باغچو کې په پیغمبر توحید ولقاء الاخرته منکر دي د پیشې د اخرت نه ولقاء الاخرته دراتلو د اخرت نه د ملاقات د اخرت نه د پیشې د اخرت نه د بعث بعد الموت نه منکر دي فاولائک فی العذاب محضرون دیو په عذاب کې حاضر کړی شي عذاب ته حاضر کړی شي زید تاسو د عذاب دی دی عذاب کافر د پاره دائما د عذاب وعده ده او مؤمن له دائما د خوشاله وعده ده او د عذاب د اخرت دا به د فقېږي په سمان دي د دینه باندې نجات د عذاب نه په سبانه مو په دې عقیده باندې چې تقایلې وينکه منونکه فسبحان الله پاکی دا الله تعالی لرا فسبحان الله پاکی دا الله تعالی لرا د عیب نه د نقصان نه خوش فسبحان الله پاکی دا الله تعالی د شریک نه د ولد نه لعيبنا د نقصان نه پاک الله دا قائل لدی چې سبحان الله فسبحان الله پس پاکی دا الله تعالی لره قائل لدی حين تمسون پاوګه تا ته ما خام کوي وحين تصبحون اپ وقت سبا کې یعنی مغرب وقت عشاء سبا مرات دوام دائما تسبیح دی الله تعالی دا خو ساره ما خام وی کنه ما خام او سار مرات دوام د دوام دائما تسبیح وایا الله تعالی لره د تسبیح وقت نشته دی ښا يفرح المؤمنين يعني الله بفتح دركي كاميابي با او تاسو قائم کلکو سي په توحید باندې تاسو کلکو سي په توحید دلائل درته بیان شو او د طالب د د ظالمانو نه بچو سي ولو دی الله تعالی د پر الحمد حمد دی حمد وای د الله پاکي بیان وای حمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بس دا ځان سره وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم چې څه نو یو صلی الله خوایا دا ځان سره وای تار او ماخام پاکی دا الله تعالی لرا او حمد دې پاس مانونو کې او پزما کې اهل اسمان اهل ارض ټول وای وعشيا او عشي ما دیګر ذکا سبحان الله پاکی د الله لره د شریک د ولد نقطه حمد وایا الله تعالی لره شکر ادا کو ذکا الله غزاد ته یخرج الحي خارجي حي لره من الميت د میتنا یو ژوندې شي پیدا کی د مړینا لکه هغه واخله بچي راوځي تینا هغه مړی بچي تینا پیدا شي اگئے او بچے او چرگا او یحیی الارض بعد موتها او پیدا کی اللہ تعالی تازه کوي الله تعالی زمګه بعد موتیا پس سوچوالینا دي کې څه مطلب د یحیی الارض بعد موتیا دي کې مطلب دا دی تازه کوي الله زمګه پس سمرلینا نو کذالک تخرجون دقشان مباران وشي د دې ځمکې نه په تفاوت سره تفاوت ومن آیاتی بعد آیاتنا توحید الله انقلابی انقلاب په بشر د انسان د انسان په بدن کې څنګه انقلاب راولي ان خلقکم چې پیدا کې تاسو منه آدم و آدم من ترابن تاسو خود ګرځي سم باندې دمې ګرځي چې وای دونه وای دا د الله ستا په بدن کې د الله تعالی د قدرت او د توحید او د طاقت تا دلیل پروت دی د وحدانیت او ته ومنه من عرف نفسه فقد عرف ربه تا لا نبی جنې ځان نه پیژنې الله بس او پیژنې ومن آیاتی بعض آیاتونو د وحدانیت د الله نه انقلاب ان خلق لكم چې پیدا کړ تعالی من انفسکم د نفسونو تاسو نه د جنس تاسو نه من انفسکم بنوای د سړي د نفس نه خو سړي خزه نه پیدا د نفس نه مراد جنس ته من جنسکم ازواجا د جنس تاسو نه ازواج دا محبت چا پیدا کړ او دا مودت چا راوستو اتاله استاد جنس نه خدا پیدا کړه ان فی ذلک پته در په دې کې آیات دلائل لقوم یتفکرون د پاره قوم چې فکر کوي فی انقلاب الذاتی والوزن و صفتی په انقلاب د ذات او د صفاتو کې دا یو دل ومن آیاتی بعد تعالی د آیاتونو توحید د الله تعالی چې دال په انقلاب علوی خلق السما خلق السماوات پیدائش د اسمانونو د زمکو ده په اختلاف والذتکم ای اختلاف د جب استاد ده په دلته به یو جبه وای دغه کلی کې بل جبه وای جبه ته وګوره اختلاف ته جبه سو سو جبه دي وښوي په دې دنیا کې په سونو زرګونو جبه دي ګوره ها مونږ ته خو به یو سو معلوم دي دومره جبه دي چې تاسو مکوا اختلاف السنتکم والوانکم چې دال دې دا انقلاب د صفت دا لغات تاسو د جب تاسو دا جب ګوره یو دا یو جب ده نو په دې یو جب ته سل جب ویل شي زر جب په ویل شي ځای کې جب یو ده او جبه مختلف دی پیوی علی یو دا مختلف یاد یاد کا والوانکم رنگونه ته وګورئ یو وطن خلق یو رنگ دی بل وطن خلق بل رنگ دی د رنگ نه پیژني قدرت د الله تعالی دی ستا رنگ کې فرق را دا جبه کې فرق راوست رنگونه مختلف جبه مختلفه د فضل د الله تعالی دا ګرځي الله تعالی انسان په فضل باندې یو پلا بل پلا دونه وای ان فی ذلک پتی در پدې کې آیات دلائل لقوم يسمعون اقوم لشي اورید دلائل ويطمعون نو زتم بو ساتي دې به تابعدار شي الله تعالی خو چې دا آیاتونه واوري اللغه ته دې ته متوجي شي خو توجه ترې واوري وا زما بدن ته وګوره زما جبه ته وګوره د انتظام ته وګوره تی پیدای کېدو ته وګوره رنگونو ته وګوره جبو ته وګوره چې دی باندې عمیق نظر واچي نو په خپل به انسان توحید اومني ښه ومن آیاتی بعض آیاتونو توحید الله تعالی نه جوی یریکم البرق خیتات ته برېخنا د اسمان چمک به برق اسمان کې برق راځي سو خوفن يره د سواعق نو تندر رانه شوي چړپ تندر وتمع اتم ساتي من المطر د باران باران به وشي وي امید باران به وشي ته اسمان پړکیږي وي کړي کړي سنبال کوي صنعکم چې انقلاب راشي په کار تاسو کې باران چې وچې زمکه واړې غنمو کري جوارو کري چې کوم موسمي کنه هغه وکړي دا انقلاب چا راوست دا انتظام څوک کوي ان فی ذلک پدې در پدې کله آیات دلای لقوم یعقلون اقوم لجاقل لري بفوائد التبديل الاحوال په فواید او تبديل احوالکم ګرمي یخني سو کرا ولي الله دا انقلاب الله را ولي په زمانہ کې انقلاب الله را ولي په زمګه کې انقلاب الله را ولي په بدن کې انقلاب الله را ولي ومن آیاتی بعض آیاتونو توحید الله تعالی نه دې آیاتونو باندې سړی فکر کې کینی کنه او داسې غرق شي پکې ساجيبه علم دې ومن آیاتی بعض آیاتنا توحید الله ان تقوم یا ان تقوم الارض چې قائم کړي د زمکا وذرولې د زمکا قائم کړي د زمکا نو ګولاړه د خان دونه په وها اور تکوا زمکه په ځای باندې ولاړ ده زمکه په ځای باندې ولاړ ده اذا انتم تخرجون ناګا تاسو بخاري شي د قبرونو نه د دې زمکه نه تاسو خارج شي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى او بل ځای کې الله وی ضامتن احیاء او امواتا ذموار د ژوندو د مړو دواړو څنګه من خارجيږي وله دی الله تعالی د پاره ایمان هغه چې پس اسمانونو کې دي والارض پزماغي دي کل له قانتون ټول دی الله تعالی د پاره تابعدار دي مطيعونا کافعال دي که حیات دي که مرګ دي که صحت دي که مرض دي فهي طاعت او تابعدار لاراده الله لا طاعت العباده دا په ارادي د الله تعالی باندې ښا كل لو قانتون ذکا وهو الذي دای بل دلیل د اعاده انو اوس ورته وای كل لو قانتون انو ومن آیاتی بعد د آیاتونو توحید الله ان تقوم سما جو درول قائم کړي اسمان والارض ازمکا زمکه خپل ځای قائم اسمان په خپل ځای باندې ودرول بل ځای کې راځي کدا اسمانونه زایل کوم څوک به ودرېو کذې فزوم اسمانونه د اسمانونه به څوک ودرې والارض ازمکا اذا امرهما بالزوال زالتا چې امر کوم دواړو ته فضائل کې دو نه ظاهر به شي به امري او امر د الله ثم فذلینا اذا دعاكم دعوه فاوا کې جو بلم تاسو په بلنې سره لتخرجوا من الارض چې خارج شي د زمکنا ثم دعا اذا دعاكم جو بلم تاسو پس د زوال د زمکې اسمانونو نه دعوه په بلنې سره لتخرجوا من الارض چې راو دی د دې ځمکې نه اذا انتم تخرجون ناغا تاسو بخارج شي من القبور د دې قبرونو نه براو دی نو قبرونو نه براو دی لګه ګمان دی نه غیب اولاد وله دی الله تعالی څنګه من راو دی وله دی الله تعالی د پاره من هغه چې پاسمانونو کې دی ول ارض پزما کې کل لو قانتون ټول دی الله تعالی د پاره تابعدار دی افعال مطیعات ټول فعات مرض هر صدا الله تعالی په لغه باندې او دویم پیدایش الله تعالی ته کړي او هو الذي داب الذليل الله غذات يبدا الخلق ابتداء پیدا کی مخلوق مخلوق نقشنوا عدم نه وجود تراوست باب آدم علیہ السلام دا غالوات ثم يعيدو بیا به معاد کی په قیامت کی بیا به معاد کی ثم يعيده بیا به معاد کی الله تعالی تبراشی وهو اهون عليه وهو اهون عليه دا څه بنوي چې دا ډیر آسان نه په الله باندې دا څه معنا باندې کېخه دا خپل معنا نه منسلخ دی وهو اهون علی دا آسان دی په الله تعالی باندې وهو اهون علی دا آسان دی په الله تعالی باندې اهون علی آسان دی په الله تعالی باندې دا په الله تعالی باندې آسان دی وهو اهون علی دا په معنا باندې کې ډیر آسان دی په الله ډیر ګران او خیا کنه الله باندې ګران څه شی شته دی ګران نشته دی ټول آسان دی ښا نو د خپل معنا نه منسلخ دی طالبانو وهو اهون علی دا آسان دی په الله تعالی باندې وله المثل الاعلى دی الله تعالی د پر صفت اعلی دی وله المثل الاعلى دی الله تعالی د پر صفت اعلی دی مثال من صفت اعلی دی دا سه اعلی صفت دی عظیم الشان په سماوات په خاص کر پاسمانونو کې والارض پزما کې والارض او پزما کې پزما کې اسمان ته وګورا زمکه ته وګورا دا الله دی قدرت ته وګوره عظمت ته وګوره وحدانیت ته وګوره طاقت ته وګوره هو العزيز الحكيم دا الله عزيز دی ضرور دی او حکیم دی حکمت والے په مهلت کې حکمت ورکړي نو الله حکمت ورکړي ا مهلت کې هغه کې حکمت دی انو دا وایو چې وله المثل الاعلى قال الخليل صفت صفت مثال من صفت اعلی خلیل دا معنا کړی مجاهد سی وای مثل من سره مثل الاعلى لا اله الا الله دا دا دا مجاهد سی وای وله المثل الاعلى هغه سره قول لا اله الا الله دی وقيل المثل الاعلى دی الله تعالی لپاره صفت اعلی دی صفت اعلی ليس كمثله شيء نشته په مثل الله تعالی یو شی خلیل سے پکې دا وای دا نور دا معنا دی الله تعالی لپاره صفت اعلی دی ښا نو وهو مثل الاعلى انقلابی وای ظاهری وای بدنی وای خوشوی او په دې انقلاب انقلاب د بدن د انسان کې وګوره ما کم کمالات پیدا کړی دي وګوره د انسان په دې بدن کې په دې جبه کې پسترګو کې په غوغو کې دین خلافات ته وګوره کم کم کمالات دی پکې نو دا ټول الله تعالی په دې کې ذکر کړ نو ورته وایي ګوره پښتو کې متل وي نوکر زمای ټډو دار صلاح خان ساتي پیدا الله کړی هر څه الله درک عبادت بلچا کې نو ورته الله تعالی په باب د توحید کې یو مثال وای چې تاسو د دې مثال باندې پوهیږئ دا مثال د توحید د الله بیانې او چې د غیر الله غیر الله الله سره څنګه شریک وي ضرب لكم مثلا بیانې الله تعالی ته مثال من انفسکم د نفسونو استاتنا ستا پر نفس کې تا ته مثال بیان هل لكم مما ملکت اشتیتات لره مما په دې کې برابر یې ستا ته عمر یې برابر یې یو مولا دې یو عمر یې دی وې نو دا دواړه مولا عمر یې دی نو دا دواړه برابر دي په اختیار کې په تصرف کې په حکم کې په مال کې ندي برابر دا ټول مخلوق زمام ریان دي که بنی ادم دي که پیریان دي که ملائکه دي دا خو زمام ریان دي نو ظالم بچو تاسو مریه دا الله سره شریکان کوي مریان د مالک سره شریکان دي په حکم کې په مال کې په تصرف کې ندي شریکان نو الله سره ولي دا شریکان کوئی ظالمانو د عرف د دنیا نه باطل د عرف د دنیا نه غلط زي غلط عقیده ده غلط عمل له غلط روان یي دا چې مثال ورته وي چې د عربو او د عجمو ټوله پوهه کړل ښه التمریان وی او زمون په وطن کې نوکر وي نو مالک او نوکر برابر دي نه دي برابر غلام او حر برابر دي مالک نه دي برابر قربان د الله نه د انسان داسې طریقه باندې پوي چې د عقل تراشي نو چار کله ندي برابر نو زناور تاسو شرک کوی د الله تعالی سره الله تعالی غلامان شریکان کوي ملائکی وی الملائکه بنات الله عیسی ابن الله عزیر ابن الله مطرنا بنو ان کذا دا وی تاسو دا خو ډیر ظلم دی تخافونهم تاسو یریږي د احرارنا کخیفه انفسکم پشان یری تاسو د نفسونو تاسو لره د احرارنا ما ته وګوره او دې شرک کولو ته وګوره چې کافر دا تدبر سره وای نو دې په خپل ما دا ومني چې او زه غلط یم بل اتبع الذين بل کتاب داری کې یا کسان ظلمو چې ظالمان دي اوا او د د خواهش خپل د شرک شرک ور خواهش ته ښه اهوا هم د خواهش ته دی چې شرک دی بغیر علم بيد علمنا حجتنا دلیل پکې نشته بغیر علم حجت دلیل چې په ایمان قائم وي په شرک یو دلیل نشته نه عقلی نه نقلی نه واحد یو دلیل خو په شرک خو بغیر علم فمن يهدي لا يهدي ندي په هدايت فمن په معنا د لا کا لا يهدي هدايت نشي کول من ادل الله هغه چاته چې گمراه کړی الله تعالی فمن لا يهدي لا هاديا نشته د هادي من هغه چاته ادل الله چې گمراه کړی الله تعالی غلر عن دینه د دیننا چې الله گمراه کی هغه خدای گمراه کړي په لار نشي که هزار نصیحتونه ورتکان دي هغه خدای به لار کړي په لار نشي زربل ورته نصیحت کو کنه وما لهم من الناصرين نبی له مددګاران بیا به مدد څوک نور کوي نه به خلاصول شي نو مدد ورکول شي رسول پاک ته وایي په ثبوت ته توحید قائم اوسه ته قائم اوسه په دې توحید باندې امت ته وایي دغه تلقین ورکا امت ته دا تلقین ورکا فاقم وجهك قائم کا ځان خپل وجهك وجه ذکر د جز مراد ته څه قائم که ځان خپل لپاره د دین ښا واقیم الصلاه دا دغه تفصیل قائم کا ځان خپل حنیفه فطرت الله التي فطر الناس عليها الزمو لازم شي د فطرت د الله تعالی د دین د الله تعالی التي هغه فطرت فطر الناس علیها چې پیدا کړی شوی دی خلق پاغي باندې فطرت اسلامی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر مولود چې پیدا کیږي ا پیدا کی په فطرت اسلامی باندې فابواه يهوداني او يمثراني او يمجساني هغه دې فطرت نه بل پلاړی علیها فی بطون امهاتکم پیدا شوی په دې فطرت په بطون د امهاتو کې ښا لا تبديل لخلق الله نشته تبديل تبديل مراولي لخلق الله په دين د الله تعالی کې خلق نه مراد دين دی ښا تبديل مراولي په دين د الله تعالی کې دا فطرت اسلامي کې اسلام یو واجب شی دی په دې کې تاسو تبديلي مراولي لا تبديل لخلق الله تبديل مراولي په دين د الله تعالی کې یو او دویم دا لا تبديل لخلق الله مبدلوي مخلوق د الله تعالی مخلوق د الله تعالی حدیث دې تشریح کړی دا یو سړی هغه مخلوق بدلی دا غاخونه لوی ادا غاخونه واړه کوي ادي کې سری راولي پوښي الواشم والمستوشمه كلاهما في النار خال وون کې اخال لګون کې دواړه په دوزخ لا تبديل لخلق الله ته الله خپل پیدا کړي نه ته دلته کې ته د خال لګې دی خال ته د کومه جت دی چې دا خال وې دا او دا خال ولو لګي دا دواړه په بتوزخ کې ښه لا تبديل لخلق الله حديث نه لړ شمانا راوال الله کل انسان پیدا کړی دی ته به کې داغونه جوړه داغونه پکې مو جوړو کنه تور داغ شین داغ دا داغونه پکې جوړي دا داغونه دا ناجایز دا لاس کې خلک دا داغونه جوړي نمونه لګي دا ناجایز حرام لا تبديل لخلق الله قران ته وګوري تبديل مور په خلق الله تعالی څوک دا غوګونه پرې کوي وښوي دا ناجایز واشما مستوشما کلاهما فی النار دواړه په دوزخ کې ښه هغه نور چې حدیث ویلي دی هغه خو ګوري کنه هغه کې خو ډیر بچ کم راضي خان اي کې ډیر کم خدي بچ کیږي هغه ټول راضي خان الا ماشاء الله هغه بچ کیږي چې د الله رضا وشي دغه خال لګي نو شوي دی ویختو سره ویختو زم کوي هغه لګي دی سر سره بل سر لګي دا دوزه خړه ده وای شي سر ور سره لګي دا دوزه خړه ده ویختو باسي دا دوزه خړه ده او غاخونه اغا دغه کوي داوم دو د خړه ده حدیث په دفله ګولې دغه د خزو دا وختن دي دا به بهر نو چرته چا سړو بدا پستر ګونه لیدل دا به زمګه کې خخول اوسم خخی چته وختي په لارو مونتل علماء ته غوسه شډیر په سوشو په تاسو باندې تاسو دا کارونه کوی او وای وینا نه کوی اخو ناجایز کوی او وعد شروع کو وعد زجر ته وای ګوره زورنه ته وای ښا خزورنه ورک نصیحت ورک او زورنه ورک او تاسو ګوره دا خالونه لګوي هغه خدي ومن او بالکل داشته دي موږ نه غلطي شوې ده توبه وباس وای شو وی من لخان زمون خويند مندو ته دی الله هدایت کی نه پويږي وای شو نه پويږي قمقل دي ناپوي دي اخرت ته خیال نه دي رب کاسیات حدیث کې راځي ډېری پټي پجامو کې په دیر دیر درا سلویر سلویر درا جوړاخلی کاسیات په کالو کې دغه عاریات فی الاخره بربند به په اخرت کې ولی لا تبديل لخلق الله تبديل مور کوي دین د الله لرا او مخلوق د الله تعالی لرا ذالک الدین القیم دا دین مستقیم دی لكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه نه پويږي په توحید د الله تعالی منیبین الی راجی شي دی الله تعالی ته منیبین څه مطلب راجی شي الله تعالی ته الله ته وګرځي الله ته رجوع پیدا کی قربت واتقوه او یریږي د الله تعالی نه تقوا پیدا کی واقیم الصلاة قائم کوي مزکما امرتم بها ولا تکونو من المشرکین او مګيږي د مشرکان موز نه کول د مشرکانو کار دی او موز کول د مؤمنانو کار دی من الذين لا كفروا نفرقوا چې تولې کړې دینهم دین قل عنادا كانوا شيعا دي فرقي فرقي مختلف دي كل حزب هر دله هر دله شيعه فرقو ته وي كل حزب هر دله منهم د دین بما لدی فاغ دین څخه لدیم چې دې څخه فرحون خوشالي کوونکی به لا يرجعون عنه نراجي کیږي دا غینا اق خپل خوخه کوي خانه چې سیړه منی هغه کوي مجال لکه د شریعت تابعداري کوي هو شریعت ته وي شریعت څه ته وي دي کې شریعت نه دی یو یو ورته ساده وي دي کې نشته دي کې نشته نه کې نشته د شریعت څه ته وي شریعت په سکه دی سړی اریان کې خانه او مطلب دا دی یصبح مؤمنا ويمسي کافرا رسول پاک وی سار به مؤمن سب مازیګر به کافری پیدا شکایت تی پیدا مسنا فاجمت کی خلق له درون ضرر دعوا ربهم بل رب المنيبا منيبا اليه راجي کین کې دن کې دی الله تعالی ته عاقبت تنوزی عاقبت دار لیکفرو کافر لام دا عاقبت ده عاقبت دارو چې کافران شي بما آتے نو پاش ما ورکړي دي ته رحمتنا نو الله امر د تهدید وته کوي زور نه کوي فتمتعو چې نه مني نفاق لي اخلي مذي کوي ذا ذا ګرځا فتمتعو نفاق لي فإن مسيركم إلى النار فسوف تعلمون درجه تاسو کوی شي ما يفعل چې کولی شي پتا زبان دي دای ګرځي کوي نن پرانست د حافظ ارث خپل اختیار ته سبب ساز آزادوي په بند بچور پاتې شي غلب پاتې شي او آزاد بازار هم انزلنا منه دې سره خو دلیل په شرک نشته دی څه دلیل له په شرک ته وخایا ما نازل کړي په ایمان سلطان حجت نقلی فهو يتكلم چې هغه گویا نه یعنی هغه خبرې کوي بما كانوا بي هغه باندې چې دی هغه سره شریک جوړ په شرک څه دلیل دی یو دلیل د دلایل ثلاثه نراړي شکایت واذا اذقنا الناس فوقجوتكم ذخلقتا رحمتا رحمت نعمت صحت رزق وسعت فرحوا بها خوشاله شي پای سره بلسان الحال فإن تصبكم ورثه سيئه سختي تکلیف راشي مصیبت مرض بما قدمت ايدي په ځو دای چې مغه کړی لاسونه دې شرک نه اذا هم يقنتون ناګاری نه امید شي او بیا جزع فزع کوي انا امید شي خانه الله دلیل عقلی بیانې زجر ور کوي او لم يروا ايدي نګوري ان الله الله تعالی مسافر دی هغه سره ډیر احسان کول سره رحمی پالی ذات ذل قربا حق او حق ذالک خیر دا به در للذین دفار دا کسانو یریدون وجه الله چې اراده لري د رضا د الله تعالی اولائک دا کسانو المفلحون دا بهرمندی په دی وجبانه لا يطمع الزياده دی تمی د زیاتی نه کوي بذالک الوجه لا يطمع الزياده زیاته نه کوي دی دغه دی یریدون وجه الله بس الله اراده رضا د الله دې چې ور کوي ذل قربا او تا مسكين تا ابن سبيل تا د رضا د الله د پاره مطلب یې څه دی وی د الله رضا د پاره ور کوي ښا دې د پاره ور کوي نو په دې باندې الله راضي کیږي ولې الله راضي کیږي ستا مقصد د الله رضا ته وایما وې غریب لاس کې تانیخي چې الله تعالی قبولي ته وای ورته کني وای ورته چې دا خیرات یا زکات دی وینا ته لجت نشته الله ستا په لو په نیت عالم دی الله تعالی هغه قبول له نو دا مفلحان دي چې یریدون وجه الله چې اراده لري رضا الله تعالی دې الله رضا ده پاره اوس یو سړی دی داغه ورکی بلا بل ورکی خو مقصد سی مقصد دا دی چې دنه زه لک سیوا راړم څه فائدہ تی واخلم د دنه زه د زرو په ځای دو زره واخلم په یو طریقه باندې نو هغه دا دی وما د دې ثواب نشته دی د دې ثواب نشته دی ولې دا ثانیت خراب دی دا رمضان خو ټول په نیت باندې کنه یریدون وجه الله خو نشته چې تی اراده لري د اراده الله تعالی وما آتیتم اغجتاس ورکوي من ربان د ربانا اطلاع د ربا اطلاق د ربا په عتوی باندې مجازن د طالبان به اعتبار المآل وهذا تحفه دا تحفه دا دا تحفه دا یو سړی له تحفه دی وړه ډالای تحفه ډالای دی وړه څه لپاره ليربو في اموال الناس تزياتي راولم في اموال من اموال الناس د مالونو د خلقنا دی ولا سچلو کی یو تحفه وسی هغه ولا یو زر روپے ورکی دغه تحفه د 200 نه و هغه ولا یو زر روپے ورکی ليربو فی اموال الناس چې زیاتې راولي د مالونو خلقونه نو دای خو راوسته فلا يربو عند الله زیاته نه راوړي پنيز د الله ثواب دی ګوري نکیږي ښا ثواب دی نکیږي ځکه ثواب دی نکیږي چې ستانیت تک نو کنه ستانیت تک نو نیت کې داو او دا جایز دی اوس ادا جایز په خوا او مخا او دې کې نفر عادي طالبانو دې کې نفر عادي لیکن دا اطلاق د ربا دا په دې باندې په عتوی باندې مجازن نه په اعتبار د معال سره دا به فائدہ راولي رسو دا تحفه ده دا لایدا دا د دې اجزانو لپاره جایز دي دا اجزان یو منګي جوړ کی یو معمولی شی جوړ کی یو سړی له یو سیب دامه دی یو منګي راړ کندول می راړ تی کی به وبس کی او تا خو ډېر لوی کارو کوي نو هغه ول ورکی د لور کې 1500 روپے اته اتانو د 2 روپو وای شو نو فلا يربو عند الله زیاته نه راولي پنيز د الله تعالی زیاته نه راولي پنيز د الله تعالی تعالی فائدہ ضرور رسولا دغه ثانیت داو تا ته فائدہ ضرورت ده خود الله په نظام دا زیاته نه راولي او بعضی وی یو ربا دو قسمه ده یو ربا جائز ده یو ربا ناجائز هغه ربا کل قرض جر نفعا فهو ربا دا ناجائز ده یو دا ربا ده چې فائدہ راولي زمون مثال په تور باندې زمون په دې علاقو کې ستاسو د علاقو نه نیم خبر زمون په دې علاقه کې څوک وادو کې یا چا زوی وشي دا جزان یو ګل داسې جوړ کینو هو لوسی نه غول ټول د 50 روپو نه د 10 روپو نه هغه ولا 1500 روپے ورکی 0 روپے ولا ور اجزان مبارکای له دا ګل مولا راوړل هغه ګل دا 2 روپو نه وی ورکی د 1500 0 روپے ورکی ولا فلا يربو عند الله دا زیاته نه راولي په نيز الله تعالی تا خو او تا په خوشاله کې غل پیسې ورکړي فلا يرجو عند الله خدا الله په دې فائدہ نه راولي او ظاهر تعالی درکو وما اوتیتم اغیتا تور کوي من ربن تحفی عتینا دا څه د پاره تحفه عتیه ورکه فی اموال الناس من اموال الناس د مالونو د خلقنا فلا يربو عند الله نو زیاته نه راولي پنځ الله تعالی دا په نزل وما اتیتم هغه چې تاسو ورکوي من زکات د صدقینا ور زکات ته صدقې ته زکات او وقال دغه صدقه هم سره پاکي کنه او زکات هم سره پاکي مال پاکي سره پاکي مال پاکي وما اتیتم هغه چې تاسو ورکوي من زکات د صدقینا د صدقه ورکه خیراتی صد پارا تريدون وجه الله چې تاسو اراده لرئ د رضا د الله تعالی فاولائک دا کتان هم المدعفون دا صدقه د دی بدو چن کړی شي مدعفون دا پر دای زیاته کی زیاتواله راولي ښا دا صدقه بدل الله یو په لس یو په لس قانون دی یو په سل یو په وسوا بغیر حساب دا قانون دی فلا يربو عند الله نرا ولي په نزد الله تعالی ان فلا يربو عند الله تريدون وجه الله اي ثوابه تفسير الايات قال سعيد بن جبير مجاهد هو الرجل يعطي غيره العطيه مجاهد ته وای جبیر هغه وای يعطي غيره هو الرجل داغه سړی چې ورکی غیر تا العطيه يصيب اكثر منها چې ورسي دته اکثر داغینا هاذا جائز دا جایز دی دا جایز دی هغه د لس روپو او دا جایز دی خو بل خبره دا ده وهذا حرام على النبي او دا حرام دی په نبی باندې امتی له دا جایز دی اجزان ولا وهذا حرام على النبي لقوله تعالى فلا تمنن تستكثر تو احسان مکو دې د پاره چې تک تک تس تکفر چې ته ډیرواله د مالو کې رسول پاک له ناجایز دی امت له جایز دی ها ولې امت له جایز دی امت کې غریبان اجزانی دا غیبه دا غنی کېږي داسې یو طریقه به کوي ټیک لکې دي دا جایز دی دا یې گزاره په روانه او پیغمبر ته وی فلا تمنن تستكثر ته احسان نو کو دي لپاره چې دې مال ډیر والي را ما مال ډیر والي را ته بدا نه کې نو دا جبیر مجاهد ته ندی وی دا جاهل او دا اوسم عرفان جاهل دی او کيوم خلق داسي کيوم زو په دې کلو کې یو سړی لار شي معمولی اله یو شی راړي هذه تو مبارکای لران هو دې کلوې کار دی وکړو ورکه وی دلیو شی ورکا کوش اول ورک دا دنیا په دې چلیږي طریقه دا ده کوش طریقه دا ده سو خوش مپریدا کیس نه درته کله کله انسان ته پیسې نه کور کې وړو دی وړو ولا یو دو درې تیر ورکا غنمی غنم ولا ورکا بل سی بل څه ولا ورکا واجس تش مپریدا بتور بده دای او شو تش مپریدا طالب الله برکت درکې او دا خوان چې چا غستې کنه هغه په پوي خانه شواله مکو مواله مکو نو دور دو الله تعالی انعام دې په دې امت باندې د دې د فائدې د پر الله تعالی دومره آسان آسان طریقې آسان حکمتونه آسان احکام غیر اوړي دي په خدای دې مونږه تاسو پوهه کی فاولائک هم المضعفون وسورت دلیل ویخه او بعضی وای چې ربا دوه قسمه ده یو ربا جائز لکه دا او هغه ربا چې تیر شوی د سوره بقره کې هغه ناجائز ده فرهان مقبول و نفع په مرهونی ناجائز ربا خو کوا نفع په مرهونی ناجائز هغه ما نفع په ماخله او دې ځای کې د اجزانو د وجنه الله په جزانو باندې ډېر رحم کوي په دې میرا کې خلک ګرځي وای منګې مې نه راوړې دي یو دور وانت منګې او دې له ویلا بارو ته ځان لا ګېډونه پوه شي بارو ته ځان لا ګېډونه شلو بنګو په سی راړې نو شلو بنګو په سی راړې دا په دې کې دي ښا دا دې ځای کې دي دا جایز دي دا چې یو وخت کې دا غلا شو ته دې سخی وجد تړیو هغه اجه شو سنو ورته باران شو باران شو نو منګې ډک د وبونه دا زم بادشاہ لورم خپل بادشاہ هغه په سر باندې منګي کې خودو سفر وی روانو روانو رد دو کې رسیدو مولانا روم دا قصه راوړې ده نو خدای دلته ودرې ده هغه موس کو نفلی موزوي نفلی موزه کو زن مصلا بعد کردا از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز خدای په موزه نه دا موز اخلاص کوي یا الله خاون می سای سالم ورته سره د منګینا منګې تی مات نشي خاون می ټکر او نخري دې سالم ورته بادشاہ ته خورت چې وی شو بادشاہ دغه منګه کې خو بادشاہ له خلک د بنان راړي بل څه بل څه هغه نوکر ورته ویږي وبدي پکې ډیر عجیب بادشاہ وی دا خاص ځای کې کې دا بادشاہ نو خياري وی دا کې دا وی دا وګوره فزوما دا زما یو خاص بوټي خاص دا باغی تا شیخه دا ډیر قیمتي وبدي ته دې نه نه خبر بیا یې غنو کرته وی دا فلانی بوټي ته دا وبواچو دا منګي راړه مالا راړه ټول اشرفو او د ملغلورو نه ډک په سری ولا کې خود ها بیړای والا ته وی دی ورسو بیړای والا ته وی ورسو دی خپل ګذرتا مولانا روم خته دې کې راوړل دا دغه د نفلي موز د خري برکت و د نفلي موز چې دغه خري موز کو دا دغه برکت او الله خاون مالدار کو خدا بادشاہ دور خياري ښا دور پوي چې د تا طاقت د دوم دقه وستو راشته ولا د ملغلو را شرفونه ډکا با شانو ته خدا سي زونه ډيري کمال یو کو کنه ها بادشاہ دی ته وای د اوسنی ځان ته بادشاہ وای جیب کې ټکا نه ځای د خوار بچي وای شي چې با خلک او غرزو خلکو ته بادشاہ خو دلی بادشاہ وای ته الله الذي الله انعام اول ذکر کوي الله الذي الله تعالی غذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو اولا ثم مرض بیا لوی کړی ثم رزقکم بیا د قدر کی تاول ثانیا ثم یمیتکم ثالثا ثم یحییکم رابعا پاک دی الله تعالی وتعالى عالی دی دا عالی دی عما یشرکون دا نه دی شرک جوړي الله تعالی سره الله سره نور شرکي زم د شرک تو ګورا شعالی دی الله تعالی عما یشرکون به چې شرک جوړي دی الله تعالی سره الله وی د شرک د ګناونو د وجنه په دنیا کې بد حال راځي ظهر الفساد ظاهر شه فساد فی البر په وچه کې والبحر په دریاب کې بحر کې بالبر يبقى الثرى والبحر او په دریاب کې فساد راشي څنګه فساد راشي وې طالبانو په دې میانو باندې مرزونه راشي میانو باندې بیماری راشي په بحر کې اپ بر کې بیمارای راشي والبحر بما كتبت ايدنا فسبب دا چې کتب کې لا سنا ذکر د جز مراد کل بما كتبت ايد الناس نو ذکر د جز ده کنه په سبب دا چې کتب کوي خلق دې خلق د کسب د ګناهونو د وجنه ليذيقهم جوسكم ليت بعض الذي اپ کلو کې دا کلی د خا د وبو غاړې ته جوړي ښا پینځه شپږ میله کې وی ورته کلی به جوړي داسې نو ظاهر شه فساد فی البر په خاریو کې والبحر اپ کلو کې کلو کې مو فساد دی په خاریو کې فساد به ما کسبت اے دنا په سبب دا چې خلک بد عمل کوي دنیا ډکره بعد ليذيقهم جودكم ليت بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون ورته وي وګرځي لغون تخا سیرو فی الارض وګرځي پدما کې دا چې چا فساد کو دا غي انجام وګوري سیرو فی الارض وګورئ پدما کې چا چې فساد کو دا غي انجام وګورئ وګورئ فنظروا وګورئ کیف کان عاقبت الله څنګه یو عاقبت نتیجه ثمره دا کسانو هلکو ان قبل چالاک شوی دی په خوا کان اکثر مشرکون او اکثر دین مشرکان نو ظاهر شبشتا ته فساد د شرک چې دی شرک څومره خلک تبا شوی د په شرک کې ورشي دین دوانو ته هندوان نه نیغ نه کیږي بیا وي مسلمان ته نیغ نه کیږي ښا جنگ ته اراده ده خو شي نیغ نه کیږي او دې پر جنگ داسې جنگ نه دی ګوره ښا مسلمان داسې جنگ نه دی سم یا تخ یا تخته دی وای امریکا کوي کې دا ټوګي کوي هغه بیړای دې ذکر ده پوه شي دی وایي دا ټوګي کوي از موږ ذات کلک فوج دی یقین ساته د نر بچی دی الی ونی دی ټول پوه شي ټول ځای ته یو یو ایټم سټ کې اول اسرائیل ته او بیا هم دی یاته نو مونږ هم په کې څه خذوبه او چې دایم نقشه واخلې زمکه اوسګار شي خوشي کا پرای دي چې لري کی ازمو غاب له خیر ده سړی ده دای سدي زمو غو دلته خیر او الته خیر دلته به سبق او ناسو او په مزيدي زمو غاري غاړي ته خیر دا د خرزامن بس کوي خدای دې زمونږه فوج له طاقت ورکی دوا کو ورته چل ایمان زده کوي خیر دې کنه پويږي خو چې یو یو خار ته بس شي فټ کی اسرائیل ته یو دو فټ کی ښا او چې کومه پوری رسی لري سره دنیا چې مسوي دي کنه دای ته دي دي یا ته اصل 200 کال کې چا خو دي دي نه دي چې یا تخ یا تختا چې پته یې ولګي او یریګم د پاکستان نه دا کابل یا سی باندې دی چل دل ته جوړ دی غار غار دې دا دی ګوره کابل یا سی باندې دی مقصد دا دی ا دې نه یریږي دا ولې لیونی ځامن دی پاګلان دې کو مرګ پسې نیغ دی ای غوینه د مسلمان حال ځکه یریږي ښا ګنه روسه وېس نو دا یا ساته روسه وېس نو الله تعالی ودا یا ساته دا ويشفي صدور قوم مؤمنين الله به مؤمنان له لغه کوي نه دې په دې لغه اکی دا في خلق دې ملک کې پټ الله ته جاړي دعا کوي وشوي نور ته به رټيږي کې نه تټيږي الله تعالی به امداد کوي قل سیرو الله وی وګرځي پزما کې او کافرو وګورئ کې په کان عاقبت څنګه یو عاقبت دا هغه هلاک شو چې په خواص تاسو نو اکثر مشرکین فاقم وجهک رسول پاک ته وی قائم کزان خپل لدین د پار دین قیم قائم دائم قائم کا ځان خپل د پار دین قائم من قبل مخکرین ځان برابر کا حیاتی یوم چراشی غرض عظیم الشان یومن عظیم الشان اخی اخیری رد د قیامت لا مرد له نبی انکار مانع یو معنا لا د مانع بولنی واپس کون کې بینی رد کون کې بینی من الله راضی بدارز د جانب د الله تعالی یوم اذن پدار کې یسودعون يتفرقون للجزاء جدا بکړی شي د پاره د جزا وامتاز اليوم ايها المجرمون التبا جدا کړی شي د پاره د جزا جزا به ورکیږي مؤمنانو لرقا من کفر دا جزا ده من کفر اچا هغه چې کافر دی من کفر فعلی کفر په دمان جزا د کفر د دوزخ دی فن عمل صالحا چا چې عمل کو صالح مؤمن دی بلی انفسهم د پاره نفسونو خپل یمهدون زای یفرشون فی المنازل الجنه یمهدون آرام نیون کړي آرام نیون کړي خانه په جنت کې به آرام ځایونو کې پراتی به غمه طالبانو دلته تکلیف ال تراحت ليجزي الله ليجزي الذين تفارج بدل ورکی جزا ورکی الله تعالی کسان ته ایمان را عمل صالح کوي من فضل د فضل قلنا انه لا يحب الكافر الله تعالی دوست نه غړي کافران چې کافر وي د شکر د منعمنا توحید نه مالي بعد اقامه الايات کافر وی پس د اقامت د دلایل د درول د آیاتونو نه دلایلونه څومره دلایل ورته وې دي بیا هم کافر دي ومن آیاتی بعد آیاتونه توحید د الله نه په توحید باندې دا دلیل دی ایرسل الرياح چرالیږي بادونه مبشرات زیر ورکونکي وليذيقهم چوسکی تاسو ته من رحمتي د رحمت الله تعالی چې باران دی ومن لم يشكر يهلك شکر نو باندې به هلاکی تسلی ورکي دا دې کې تسلی دا یو او پایات په اخر کې بشارت د مؤمنانو ته او په منځ کې تخفیف د کافرانو ته په یو آیات کې ښه هم تسلی دا هم تخفیف د اخر کې بشارت ولقد ارسلنا من قبلك مالك الله وفقوا كان رسلا الى قوم قوم قلت فجاءوا کوم نورال الله پیغمبران او قومونه ته بل بینات په معجزو سره دلایل سره فانکروا منا منکر شو داغینا فانتقمنا من الذين اجرموا نو ما بدل واغل بدل واغس ما دا کسان اجرمو چې مجرمان دي وکانه حقا علينا نصر المؤمن دا بشارت مؤمنانو ده او دی واجب ثابت په ما باندې مدد مؤمنانو حقا واجبا پسترګو نظر فکر پړو الا آثار من فواید آثار من څه فواید فواید د رحمت الله تعالی د جباران دی د باران فائدو ته وګورئ کیف یحیل ارض څنګه تازه کوي زمګه بعد موتیا پس د وچوالینا ان ذالک فتیسر دا ذات د محی الموتى ژوند کې اونکه د مړو له چې دا زمګه ژوند دی کوي نو مړی با ژوند کې هو علا کل شی قدیر ادا الله تعالی پارش باندې قادر دی شکایت حماقت د کافر بیانې ښا کافر د خر نه قمقل ولئن ارسلنا الريح تراولګم ذو ريح موزر بعد پس د دینا یکفرون چې کافران شي کافران شي بیا بقدرت الله او قدرت الله على احيائه ومن انكر احياءه فهو ميت سوچ منکر وی د دوباره ژوند دا په شان د مړی د سر کو دي دغه ته ناراضي ښا مصفر لذل من بعدي وګردي فضلا هنا يكفرون او چې شای نه ایمانه په نه پوي کوم سره نو د حق نه داتې وړاندې دي کان دي تشبيه د مړو سره ورکړه وما انت بعاد العمي انت هدايت کې ان کړندو تا دا وړاندې دي تنقذهم چې اخلاص کې عن ضلالتهم د ګمراهي د دینه د شرک نه کفر نه ان تسمعوا ته نشه ورولې ما تقبلو الا من يؤمن مگر هغه چې ایمان لري به آیاتنا آیاتونو زما باندې فو مسلمون ادي تابعدار وي د الله تعالی الله تابعدار هغه به مني چې د الله تابعدار نه هغه قران څه کوي هغه حديث څه کوي هغه دین څه کوي او کافر دی هغه کافر په خپل خو خجوان تیری اوس ورته د توحید وای په قدرت د الله تعالی چې ګوره خپل ځان ته وګوره ستا په دې بدن کې د الله تعالی توحید دلایل موجود دي ته دې ته نه ګوره د دې ته وګوره کنه منقادون ولې ته هغه شانته انسانا چې څنګه دا فصل ختم شي د قشان به ته ختم شي بوډا شه کمزور شه و شیبا بوډا وال را ایام د هرم رال اول ګورا خپل مشومواله ځواني بیا کمزورتیا بیا بوډا واله ستا حالات ستا دا بدن دا یو لوی داستان دی یخلق ما یشاء پیدا کوي الله غچ رضا وشي هو العلیم القدیر الله علیم دی او قادر دی و یوم پارا کې تقوم الساعه چودري قیامت قائم شي قیامت یقسم المجرمون قسم بخری مجرمان ما لبسو دی بسبانی قسم ما لبسو نی سار شي غیر ساعت غیر دی او ګنټې نه ټول ژوند ورته د برزخ او د دنیا یو ګنټه ښکار شي کذالک کانو یوفقون کذالک دارنګ کانو یوفقون اړول شو یصرفون عن البعث اړول شو د بعث نه لکه د صدق نه اړول شي صدق تصدیق نه کوي او در رښتیا نه وای وقال الذين اوتوا العلم ابو يا كان چې ورګر شوی ته علم انبياء ملائکه علما والايمان ايمان په بعث باندې غیب ورته وایو ودنا ورو لقد لبستم پدې در تاسو سار شوی په کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې الى يوم البعث در د بعث پورې قیامت پورې سار شوی تاسو یې ساعت من نهار فهذا يوم البعث ندار د بعث لا ولكنكم لكن تاسو كنتم ولا تعلمون نبي جند واقع کې د قیامت تاسو دا مننه زکه یو ورځ وای ښا په یو میدان په دا ورځ کې لا ينفع الذين نفع من رضي آتسان ظلمو چې ظالمان دي معذرتهم عذر لدي توبي وو باسي عذرونه و پیش کوي چې ما او شر ما كنا مشرکین دا چغي بوي جاړي با من التوبه والعمل د دې مطلب څه دی چې ولا هم یستعتبون نه بدین طلب د رجوع کول شي دنیا ته اذا د دنیا ته ورشه اتوبه وباسه خدای برازي شي ته بیا راځي نه ولا هم یستعتبون لا يردون الى الدنيا یو بل معنی دا نه واپس کیږي د دنیا ته نو یې واپس کې دنیا ته نشی راځي ولا هم یستعتبون درې مدادا کیف یت یست یستعتبون څنګه دی بو واپس شي څنګه به دی واپس شي کیف یستعتبون څنګه به دی واپس شي ولې قران نو درغله پیغمبر نو درغله حجت نو قائم شوه عقل نو تانو اوریدلی دا ټول ورته وایي نو سرنګي ودی واپس شي سرنګي ودی عذر پیش کړي څنګه ودی رد کړي شي دنیا ته ولا هم یستعتبون لا يطلب منهم الرجوع الى الى ما يرضى الله به من التوبه التفسير دا وي نو منقادون لما علموا ثم انه لا وجل يأسم عن احياء الروح بعد الاسفر فانه غايه انه ضعف بلا وجه ياس عن احياء الموت ته مذکر کیږي د ژوند کولو د مرګ نه دي ته وګوره یستعذبون باندې پوښوي او نه بدی واپس دنیا ته راتلی شي نه بدی نه طلب کول شي دنیا ته راتلی او نه بدی نه تاسو مگر باطل یې کاذبانی استاد صحابه دا ټول ور پیغمبر ته اصحابانو ته باطل و کذالک لذالک التکذیب ته وجه دې تکذیب نه یتبع الله مور لګي الله تعالی علی قلوب الذين قلون دا کثار لا يعلمون شنو فاصبر صبر کوي نو وعد الله حق وعد الله حق وعد الله را روانه ولا يستخفنك او په تیزه سره پورته نگی تعالی را ولا يستخفنك په تیزه سره پورته نگی تعالی را هغه تان لا یقینون چې یقین نکي لا يحملنك على الخفه لا یقینون چې یقین نکي انو سبقسار نکنن ترها په تیزه سره پورته نگی تعالی را لا یقینون چې یقین نکي سورته روم کې الله تعالی وي چې غلبه بدر کوم مؤمنانو ته داوي غلبه بدر کوم خپکیږي ما تاسو کله پوسئ زبدل غلبه در کوم ښا توحید او رسالت دا یو ته بیان ک تخویب بشارت حاصل د صورت راوت لا اله دا سوره لقمان درو بسم الله الرحمن الرحیم سوره لقمان د دې ربط مخ کې کوم ځای پر دی ها او لقد ضربنا للناس في هذا القران متوالیه انوار دی پړکی دن کی یو بل پسې تلک آیات الكتاب د آیاتونه د کتاب حکیم دی حکیم من کبیل الحکیم یبین فیه الحکم یعنی په دې کې حکمت او دن هدایت رحمت للمحسنین مؤمنان لرا مؤمنان سوق دي هم الذين هغه کسان دي چې قائم کوي مود ور کوي زکات ادی په اخرت باندې یقین کوي چې راضی با قائل د فنا د عالم دی اولائک بشارت دا کسان علی هدن په ہدایت باندې د جانب رب نه اولائک هم المفلحون دا که هم کامیاب دي بهرمن دي بثواب الاعمال فی الاخره شکایت تخویب ومن الناس بعض خلقنا من اغلی یشری چغی اغلی دا کسان لهم عذاب مهین دي پر عذاب درناک ما لهو الحديث ستوي لهو كل ما شغلك عن عبادة الله هر هغه شي چې تا مشغول کوي د عبادت د الله تعالی نه و ذکره هذا ذکر د الله تعالی نه من المسامير والاضاحيه والخرافات والغناء ونحوها روح الماني وي دا ټول په لهو الحديث کې راضي ښا لهو الحديث بيوده خبره هڅه غپ لګي بيوده خبره دا ټول په لهو الحديث کې راضي خو شي ذکر بکې ځان سره فکر بکې تدبر بکې تفکر بکې نو داخله ګوري رستم داستان کتاب وایي اسفندیار کتاب والی او دو مجنون د لیلا قصه براوالی ولکه دا کتابونه وای دا سکه دي کی خبر اخبار دي يحتمل الصدق والكذب قران ولن راخلي چې قران وای چې دا واقع بیان شي خلک دې غرق خانه دا ناول بګوري دا فضل سیدونه بګوري او اوس خو تبا ټول تبا موبایل کړ موبایل دې تبا کو خلک تبا کو ورپسې وي هذوا اولئک لهم عذاب مهین واذا تطلع عليه چولو تجب ذبان آیاتنا ما والله مستكبر وګړي تکبر کوي ک الله يسمع لك جني اور دې کان نبی اذنه لك په غوګونو دې کې وقرا سه کله درني درون دی فبشروا بعذاب الیم ذیر ورکه په عذاب درناک سره بشارت ان الذين امنوا كسان چې ایمان را عمل صالح کې دي د پاره جنت نعیم دي خالدین فیها همیشه په دې کې وعد الله حق وعد کړی الله تعالی حق حقا وهو العزيز الحكيم دا الله عزيز دی او حکیم دی عالم دی او حکیم دی دلیل عقلی په توحید خلق السماوات پیدا کړی اسمانونه بغیر عمد وانزل من السماء نازل الى اسمان نما ان فانبتنا به نزرغنكم فيها پدي زما کې من كل زوج كريم دار قسم خستنا كل بوټي هر څه په اخکارو مارانو شي هذا خلق الله دا مخلوق الله تعالی دی وګورا مکه اسمان فارونی او خیماتا ماذا خلق الذين سپیدا کړی دی هغه خانو من دونی چې ماته واځه تاسو خدایانو ته پیدا کړی دی بل ظالمون بلکې ظالمان فی ضلال مبین په گمراه ښکار کړي دلیل نقلی په توحید وکم بختو دا مسله لقمان حکیم بیان کړی تاسو ولې نه منئ ولقد اتینا لقمان الحکمه الله وای ما ورک لقمان ته حکمت فإن الله غني حميد الله غني دې بے پروا دې حمید دې په خپل صفاتو کې وإذ قال لقمان یاد کې په وخت کې چې لقمان ابن ذوی خپلتا دوی ته نصیحت کې طالبانو اسم انعم دې اشکر دې اشکم دې او ساران دې او ماسان دې او یعذو د وعظ کو دی دوی ته یا بنی یا بچی لا تشرک بالله شرک مو کو د الله تعالی سره ان شرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم دی شرک ډیر لا کار شي خدای دې هر مسلمان د شرک نه وساتي ووسوین الانسان وصیت مې کو انسان ته ايحسن بوالده احسان کو مور او پلار سره حملته مور کړې مور او پلا سره مور ورته ډیره یادې ته حملته بار کړې د لر مور امه مور د وانن فعلت ضعف کې صبر په تکلیف ګرځولې وعلى على وهن سره د ضعفنا بل ضعف کې پیدا کېدو کې صبر تکلیف وفي سوالو قد تقول له في اخر عامين په اخر د دوه کالو کې پیدر کول ګرځول به دمونه ډاکټران ان اشکر لي شکر وباته زما الله وي زما شکر وباته په توحید سره په طاعت سره ولي والدي امور او پلار شکر وباته مور او پلار تابعدار اوسه الله وي زما شکر توحید منه د مور او پلار خدمت کوا زما عبادت کوا د مور او پلار خدمت کوا رویه سعید ابن مسیب من صلى صلوات الخمسه فقد ادى شكر الله ثم دعا لوالديه بعد الصلوات الخمسه فقد ادى شكرهما قرطبي قرطبي وای پس ته پنځونو منځونو پنځونه دعا وکړه مور او پلار ته نو دا ادا کو شکر د مور او پلار ښه دعا کوي دې دوی ویل دوا اصل نشته دي ساده خلک دي مشکا شریف را واخلي رسول پاک اخترو کې په جمع دوا وکړه واجب موز نه پاتې دوا وکړه مشکات حدیث وګوره بیا ورته بدعت وایا زبو مرته وام ته وایا ورته د واجب نه پاتې په جمع دوا وکړه اختر موز واجب دي او استسقاء موز سنت دي استسقاء کې په جمع دوا وکړه نو هر راي خدای ته شاه منصور کې نشي کوله بس اصل ثابت شوی د استسقا کې او بل عیدینو کې او بل دا امر کړی دی چې خود ته وایا چې د جمع د دعا د مسلمانانو ته حاضر شي یو خدای یا حضرت منصور شیل نشته وی یو دې ځان سره شیل کې پټه کې خو جمع دعا د مسلمانانو ته راشي دعا د جمع تمره اهم ده ستاسو د وجه نه الله زما دعا قبول کړي د د وجه نه الله د بل دعا قبول ځکه خلک جمع ته جمع ډیر ارجح ده او خلک وي دا بدعه هغه ته وي چې اصل ني اصل ولني دا خو دو اصل موجود دي بدعت ورته مو آیا مستحب ورته علما وایي فقها او سوي ورته مستحب سعایه کې نور الذاه کې فقها ورته مستحب وایي نه دی وایي دا خلک براو دی غیب نه کوي نو بیا به ګناګار شي نو وایي مستحب ده کو دې کړه فائدہ دی دا کنه کې نو زه ګناګار نه هو پوکړ ته مالدار استا باجت ني په بدعت ورته موایه کنه مسلمانه اخر خدای نه ویریږي که کوشش کوي د امور او صاحب لار سعلا په دې باندې ان تشرک به چې شریک جوړ کې ما سره مالې سره کې به علم هغه جنې تعالی رب په باندې علم ته تابعداري مکول دي صاحب شپ مرګر شپ امور د دنیا کې وتبع سبیل تابع سبیل من اناب الیه تابع شد لار دا غشا چې انابه انابت پیدا کوي الیه ماتا الله وی هغه چا مرګستیا کو چې ماته د قربت پیدا کوي بس طالبان دا هغه چا تابعداري کوي مرګستیا کوي انا به الیا چې الله ته د قربت پیدا دی یا تو ګورې ښا وتتبع سبیل من تابع شد لارې دا هغه چا انا به الیا چې انابت پیدا کوي الله وی ماته ما ته د قربت ادا کوي بلار رواني مرګره وي را شوي لږ بوس کو خا خا خا ودري ګل یو دوه رکعات ورته سیوا او کړي وایا ذکر کوا په لار روایت مو کړو اناب الی انابت پدې راځي ذاتي مرګري سره اطلب الرفيق قبل الطريق دا مطلب هغه چې ذکر اذکار جاری ثم الی مرجعکم بیا ما ته رجوع تاسو خبر وکم تاسو بما كنتم تعملون فاجتاز عمل کړي یا بني یا بچي انها اگر کدا فعل ستا خصلت ستا عمل ستا ان تکوی مقدار مسقال من مقدار حبت دیو دانی من خردل د اوری اوری ډیر نه راي دانی فتكون في صخره دای په غټه کې او په سماوات یا په اسمانونو کې او په الارض یا په زمکه کې یو یاتی به الله راتلبو کې په دې سره الله تعالی الله به راړي تا ته تلی ان الله لطيف الله بارک بین خبردار دی لطيف من بارک بین خبردار یا بنی یا بچیا اقم الصلاه قائم کو امر کو په معروف سره امن کو د منکر نه صبر کو علامه اصحابک هغه چې رسیدل تا ته ان ذالک من عزم الامور دا د بهترین کارونه نه دي دا بهترین کارونه عزم الامور بهترین کارونه ولا تصغر حدك دا خبر چل ورتخي نو لا تصاهر خدک مغه مگر دوا اړوا خدک سټ سټ سر للناس د خلکو نه په مجلس کې خبرې دای سره کې ګوري هغه ځای ته دا څه بنه چا سره چې خبرې کې مخامخ به ګوري هغه ته خدک مخاف لواړې خبرې سره کې دا بی ادب قمقلی دا قمقلی بی ادب حدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا مگر د پزما کې په تکبر سره ریر ارت ارت مگر د په تکبر سره راځي ای عنوان سره ګرځي یا ځای سره ګرځي تکبر څه شی دی یو بعد یو په کونه بعد دي درک او جدا در نه وتل بس چوس وي ان الله لا يحب كل مختال الله دو هر متکبر فخور فخر کوونکی په لار چې دی یو غاړې ته باندې په مېن د لار باندې ښه من صوتک ان انکر لصوات ناکار دا وازونه لصوت الحمير اواز خر دی خر ناکار اواز په سړي لګي دلیل توحید دا ګور نصایتو د دې ډیر نصیحتونه د لقمان حکیم شپږ شلې وشلې نصیحتونه دي ښا هغه وګوري بیا ها انو واذا قيل لهم شوري اتبعوا تابع شي ما انزل الله اجنا ذكر الله قالوا دوی بل نتبع ما ال ما داغه وجدنا شي مونږ په ایمان ابانا پلاران نو الله وی پلاران غر کی تاسو ځان غر کوي او لو کان الشیطان اگر که شیطان يدعو بلی دی لره الى عذاب السعير عذاب دوزخ تا اعتقاد غلط دوزخ ته بشارت ومن يسلم اجاته خالص کې دین خپل اسلام راړ وې مسلم وجو تابعدار خپل ځان خپل الى الله اذا الله تعالی هغه چې تابعدار کزان خپل الله هو محسن ادي عبادت کول کې هو محسن عقیده د توحید هو محسن بل سره احسان کول کې فقد استمسك بالعروه من قول اول اول قرای موقع سره دا ایمان داسې شی دی لا اله الا الله بالعروه الوثقا ليقولون هو خامخوي الله دې توایز نو کا اسمان چا پیدا کړی دی په خپل وی الله خا نو قل ورته وایا و ظالم بچو توحید ومنه کنا دا دلیل توحید الزامی على سبيل الاعتراف په طریقه اعتراف باندې ښه وګورم ومنه قل ورته وایا الحمد لله قول اوای الحمد لله صفت کامل خاص الله تعالی د پاره بل اکثر لا يعلمون بلکې اکثر دین نه پويږي ځکه دا څه وای دلیل توحید عقلی په اثبات تصرف لله الله تعالی د پاره دی هغه چې پاس مانونو کې دی هغه چې پزماګری ان الله والغني الله تعالی غني دی او حمید دی ولو انما في الارض كثير شيء عظمت القران دليل في اثبات علم شامل لله علم د الله شامل دی ارته لخه ولو انما في الارض ولي په کلام کې دومره علم دی نو د الله علم ولو انما في الارض کچری شاغه چې پزما کې من شجرن دوننا اقلام قلمنا دا قلمونه شي دا پزمکه چې څومره ونی دي دا ټول قلمونه شي طالبانو ادا زمکه کاغذ شي زمکه څه شي قرطاس کاغذ شي جن او اس کاتبان شي جن او اس ټول کاتبان شي اقلام والبحر ادا دریاب سمندر سمندر سی شي سی يمد امداد ورکې دي سمندر لره من بعدي پسدنا سبعه ابحر ودرياب نور یو دا دریاب و نور دا سیشی ما نفدت کلمات الله ما نفدت خلاص بنشي معاني کلمات الله معنی د کلام د الله تعالی د الله تعالی دمر علم په قران کلمات د الله تعالی اوتیت جوامع الکلم ما جامع کلمه دا قران نه ان الله عزیز حکیم خو شوي الله عزیز دی او حکیم ان زوجن کاتمان زمکه کاغذ او دا سمندر دا سی او سمندرونه نور شي ما نفدت معانی کلمات الله اسرار د کتاب د الله لكل حرف دا یو بزرګ وای ښا تفسیر الرحمن لكل حرف سر هر حرف له راز ده سر اسرار دي لكل حرف من القران سر فوق جبل قاف پورته د کوی قاف د غرنه راز د اسرار ده کوی قاف غر دنیا کې یو ده ته دوی مرادي زموږ ځای پکې روکیږي کوم ځای دا انسان عقل کې راضي ښا ما خلقكم نه خلق تاسو ولا بعثكم نه پیدائش ثانيا ما خلقكم اولا ولا بعث الا كنفس واحد مگر بشان النفس كخلق نفس واحده بشان پیدائش النفس وان الله سميع بصير الله سميع له بصير الم ترایت نګور ان الله یولج الله داخلي شپې لره پرات کې داخلي رد لره فلل پښپکه تابع کړی د شمس او قمر کله یجری ټول جاری علاج المسمى ننټی معلوم پوری وان الله بما تعملون خبير الله پاج تاسو عمل کوي خبردار ذالک دا مذکور بان الله په دې سره دې سره الله تعالی والحق حق دی اولویت وانما يدعون اغجدي بل من دون ما سوى الله تعالی الباطل دی خدایان باطل دی وان الله والعلي ذا الله علي شانن شانا علي لا يبلغ علم المخلوق الكبير سلطانا كبير سلطان لا يشهد له علم أحد شاهدين ايش يقول علم ديوتان الم ترى تنور ان الله فان الفلك ذا لقمان حكيم سوق طالبانو ها لقمان بن باعور بن ناحور بن آذر وكان ابن اخت ايوب او خالته وعاش جنده الى اندرك داوود واخذ منه العلم الحكمة استكمال النفس بعلوم النظرية وال او بعلوم نظرية والملكة افعال الفاضلة بقدر طاقة البشرية امرين على لسان نبي او بطريقة الالهام زلل کل جبال والسحاب د وریاد دا غرونه دا والله بلی الله تعالی مخلصین له الدين چې خالص کوونکی غلره د دین یا الله مونږ بچی یا الله مونږ بچی له الدين فلما نجام چې نجات ورکړي د غرقونه وصلهم الى البر وتلقم برتف من مقتصد بعد دين مقتصد دي مؤمنان درمیان مقتصد ایمان راړي او کفور شنا شاکر یا ایو الناس خلاصه د صورت وای تخفیف اخروی دی خلاصه د صورت تخا یا ایو الناس والجن اتقوا ربکم ویریږي ربن واخشوا یوما ویریږي دا غرض ان لا یجری جزاء بنور کی والد والد فی پدی رد یعنی والدی عن ولدی د ولدنا ولا مولود ان زوی وجازن چې هغه جزاء بدلور کی فی پدی رد یعنی والدی د پلارنا شي ايو شي زوی د پلار پلار د زوی سره نشي کوله ان وعد الله حق وعد الله حق بالبعث فبعث فلا تغرنكم الحياه الدنيا دو قدر نه کتاب الله لذات حیات دنیا لا لذتنا داد دوکنه کی اخرت نه باندې پاتې کی هر څه باندې تباہ کی ولا یغرنکم ادو قدر نکتا بالله فالله تعالی الغرور دوکبا شیطان شیطان ګوره سړی داسې دوکه کوي انسی دی او جن دی خو سړی داسې دوکه کوي ان الله عنده الله تعالی خلاصه دا ده الله تعالی په دې د معنی علم قیام الساعه علم د قیامت د قیام د قیامت چې قیامت به کله قائم او وينزل الغيث انازل باران الله ته پته چې باران عمر به سمري ها عمر به سمري مسلمان به کافر به کم کم ځای به ګرځي اسب خوري دا د خدای په کمپیوټر معلوم کی الټراساوند باندې دا معلوم کی دا دې معلوم کی په الټراساوند چې عمر به سمري کافر به که مسلمان به اخراج په څومره کوي دا خو دې معلوم کړه لا ریم نشي معلوموله حتی ته وایي چې ردا خو زمونږ کلی کې منظر بابا او خدای دې وبخي میخي له بدات کې دا بلار ولا بچي اجزا دې دا وجه ده دوره تجربه وي زمیدار سره خدای دې وبخي دا کوم تجربه دې د یو شعر او واسه وګرځي وای دا الک دی غجینې اجینې وغه الکی دا څه خل خوري دروغ وای دا پت د پته نه لګي دروغ وای هي شی معلومیږي اعضاء په معلومیږي وشي هم شي چې معلومیږي دا پورا نه دیو ما په په هغه لګیا دی وړاندې خره باندې سوري دقه ثاني دی وشي یقین نشته دی په وینډو نو ساعه دا باندې په ذاته و ما تدري نفس نه پوي او نه به یار دین تم په کوم ځمکه باندې به زمړیږي د مرګ پته چاته نه لګي ان الله علیم خبیر الله علیم دی او خبردار دی الله علیم دی او خبردار دی توحید رسالت تخویب بشارت څلور واړه شو او دلیل نقلی د لقمان حکیم پیش کو لقمان حکیم یو حکیمو پوښوي او باندې وای دا دل الله تعالی ډیر دغه ور کړو حکمتونه ور ور کړو او خيار لقمان حکیم ته چاوي بادشاہ ورته وی دوکا دراړه چې وی مال بهترین شعر راړه هغه برابر کی توحید رسالت تقویب بشارت حاصل سره ووت اله الا الله واسف راځه دې نه ته دمو شپږ ور سره